بنیادی خبره او دعوه د توحید وا چې یا ایه الناس اعبدوا ربکم او بیا د دغه دعوی اثبات په پنځو ادله سره چې پنځو عقلی دلایل پر اورل او دغه دعوی ثابت کړه بیا دا غینه ورستو ورسره د دې دعوی په باره کې شبهه وا او دا غي شبهه جواب او بیا ور سره دا غي شبهه نورستا د جواب نورست بیا نه منون کو ته تخویف او دمکی وا او منون کو ته بشارت دا غي نو ورستو بیا بل شبهه وا تفصیلی او هغه تفصیلی شبهه دا غي جواب وکړو په دوو طریقو سره او دا غي نو ورستو منکرین ته زجر ورکړو په دریو بدو صفاتو باندې بیا دا غي نو ورستو د دعوی د اثبات د لپاره بل طریقه شروع شو چې اعبدوا ربکم بندگی رب لره خاص کړئ خو دې پیره کې د اثبات د پاره طریقه بدل کړه او هم دلایل دی خو په شکل د نعم باندې راوړل د نعم په طرز باندې چې انعامات می در باندې کړی دی او سلور انعامات پاغه سره دغه دعوه ثابتې چې ګوره بنده ته زما منعم علیه پتا باندې ما قسمه قسم انعامات کړی دا دوه دلایل دوه نعمتونه ذکر کړل اوس د دین پس ما تاسو ته ویلو په دریو آیاتونو کې تتمه د دغه مقدمه د دریم نعمت ده مقدمه د دریم نعمت ذکر کوي په دریو آیاتونو کې وتاول مقدمه تړي او بیا په سلور پسې چې کم 34 نمبر آیات راځي نو په 34 نمبر آیات کې بیا غا سلو دریم نعمت ذکر کړي بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی د هغه دریم نعمت تتمه ده په آیات نمبر 35 کې بیا مقدمه تړي سلورم نعمت ده په آیات نمبر 36 کې په 37 کې بیا سلورم نعمت راوړي او بیا د هغه په سلسله کې د خلافت مسله چې کوم ذکر کړي نو د هغه د اتمام طرز او طریقه چې کوم دی هغه په 38 او 39 کې اته دېرش او یو کم څلوېښت آیات کې بیا هغه ذکر کوي نو دغه د دې حصے هغه د دې فصل هغه خلاصه په دغه طرز باندې شو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً هو یاد کا پاغه وخت چې وی ربستا ملائکو ته یقینا ز جوړون کې پزمکه کې خلیفتن فیصله کوونکې دا خدای آیات ترجمه شو اوس په دې آیات کې چې کوم بیان شروع کیږي دې ته مسله د استخلاف آدم وایي د آدم علیه الصلاۃ والسلام او داغه د اولاد د خلاف خلافت مسله هغه ذکر کړي شروع چې کوي و اذ قال ربک فاذ قال ربک سره شروع کوي او وروړي ځکه چې په ما قبل باندې دا عطف کوي دغه مضمون د ما قبل سره لګي نو اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ لفظ د است کوم دی تاسو ته پته را په کلام عربی کې دا د پاره د ظرفیت او د توقیت راځي اختلاف دی بعض مفسرین لکه ابو عبید نحوی او فرای بغوی داغه دواړو مذهب خدا دې چې از بس زائد دې په داسې مقاماتو کې چې پاول د قصو کې از راشي قصي وی قصه شروع کیږي او اس پکې راغی نو از زائد دې بس معنی نشته دې بس قال ربک رب تاویل الملائکه ملائکه بیزاوی وغیرہ دا مفسرین وای چې اس دلته کې کوم دې دغه دې ظرف دی د څه چې د پارا ظرف دی نو وای دلته فعل مقدر دی فعل څنګه مقدر دی اذکر دی هغه اذکر اذ قال ربک او د اذکر د پارا بیا فعل دی فاعل دی مفعول به دی نو څنګه جوړیږي معنی د بیزاوی په طرز باندې معنی داسې جوړیږي چې اذکر الشیء الواقع وقع حينما قال ربك اذکر الامر الواقع وقع حينما قال ربك اغه واقعي او اغه واقع شوی کار او اغه واقع شوی شعر آیات کا چې په هغه ټیم کې واقع شو چې کله ستارب دا خبره وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفہ خو په دغه باندې دغه یو اشکال راځي چې یاره دا قصه ډیره اوږده شوه ډیره اوږده شوه ځکه چې فعل هم حذف فاعل هم حذف مفعول به هم حذف او فقط ظرف چې کوم دی نو هغه په لدال شو ادا دومره طویل حذف چې کوم دی نو هغه راغی او دلالت په صرف ظرف کوي نو دا خبره خو صحیح نه ده په دې وجه باندې بازو دا طرز اختیار کړي چې نه دا اس چې کوم دی دا ټیک ته ظرف دی خو قائم مقام د مفعول به دی نو بس نور سم مقدر کوا اذکر اذ قال ربک بعضی بیا داسې کارو کې چې هغه راشي ورسته ولګي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها د پاره ظرف جوړ کی اذکر یاد کا هغه هغه خبره پوه شو یاد کا هغه خبره د فرشتو د فرشتو هغه خبره یاد کړه چې کله دا خبره کړې و په کم وخت کې کړې و اذ قال ربک چې کله ستاره دا خبره وکړه نو دا مرته د مفسرین هغه په اف کې خبره ذکر کړې خو په دې کې مونږه ترجیح چې ورکو نو هغه د شاه ولی الله رحمه الله قول ته ورکو شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې نه اس په اول د قصو کې چرازي بس دار پاره د تنبیه بس لنډه خبره چې هر سړی به پوهیږي اوس اس په اول د قصو کې سره نه اذکر مقدر کوا مبل شی مبل شی بس دا په اول د قصه کې د پاره د تنبیه راځي معنا ظرفیت منسلخ تا او بس دې دا کې تنبیه د قصه شروع کیږي غوږ ورته کیدا نو دا بشي و اذ قال ربک نو یاد کا پاغه وخت چې وی رب سا هغه معنا یاد کا چې کیږي دا د اذکر هغه معنا او کدا څه نشي که دغه نه کینو بس بیا وای و اذ قال ربک هغه وخت چې وی رب ستا بس دا معنا شو قال ربک للملائکه رب ستا ملائکو ته وی دا قال ربک رب په دې دا کې دا لفظ د رب راوړي ځکه مقام مقام د تربیت دی نو د تربیت په مقام کې لفظ د رب راوړي د دې وجنه دې دا کې دا راوړو بل دا کې وقال الله راضی کوم ځای کې کم دا کې بقول ناراضي هر یو لفظ د ویل لپاره یو خپل مقام دی دلته چون کې انسانیت تربیت کیږي نظامی تربیت ما تاسو ته ویلو یو تکوینی دی یو تشریعی دی تکوینی تربیت خو مخکې تیر شو اوس سکیږي اوس تشریعي تربیت چې کوم دیغه شروع کیږي چې نظام به تور کوي نو دا غي د وجنه رب وکاله فضل راوړو للملائکتی ملائکه جمع د ملک راځي ملک چې کوم دی هغه فرشته ته وای ماخوذ د یاد الوکت نه چې الوکت رسالت ته ویل کیږي او یا ماخوذ د چانه د ملک نه او ملک چې کوم د قوت ته ویل کیږي نو ملائکه ته ملائک ځکه ویل کیږي چې یا خدا د الله تعالی رسولان دي لکه سوره فاتر کې براشي او یا د ملک نه ماخوذ د قوت پکې زیات ته په نسبت ته نور مخلوق باندې په دی وجه ورته سوي لیکيږي ملائک ورته وی لیکيږي قران کریم کې مفرد تسنیه او جمع درې واړه استعمال شوی دي ها دا درې واړه راغلي دي انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعل یقینا ز پیدا کون کم جعل متاست ویلو چې جعل پسو مانو سر راځي خو هغه تیر شوی دی اوس دومره خبره ده چې دلته کې جاعلون چې کوم دی په معنا د خالقون سره دی خو خالقون زکه نه وی چې دلته کې فقط خلق نه مراد چې آدم علی السلام پیدا کول دي نه نه خلق دی خو په صفت د خلافت باندې آدم علی السلام پیدا کول دي خو په صفت د خلافت باندې فقط پیدایش نه مقصود چې داغه ذات پیدایش دی بلکې ورسره ورسره د صفت د خلافت هم دی خجی فی الارض پزمکه کې زه پیدا کوم کیم پاسمان کې نه د خلافت ته چرته وی پزمه کې وی دا د زمکه عالم دی او پزمکه باندې باندې نظام چلی خلیفتن خلفا یخلفون ماخوذ دی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته خلیفہ ویل کیږي خلیفہ ورته ولي وای ځکه ورته خلیفہ وای چې لانه خلف یا لان لان اولاده یخلفون دغه دواړه قول راغلي دي یو خبره دار چې آدم علیه الصلاۃ والسلام په خپل خلیفہ دی د چا خلیفہ دی د چا نائب دی وای خلف من الجن د جنات نائب دې ذکر دنه مخ کې جنات په دې ځمه کې الله تعالی هغه ختم کړل هغه لری کړل وی شړل د ځمه کې نه دریابونو ته جزیرو ته د فرشتو سره جهاد وکړو دا غینه ورستو بیا سوچ شو آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی راولې نو دیخ نائب د جناتو دی دویم قول دا دی چې د نائب دی د نائب نه بلکې د اولاد نائبان دي د ده اولاد یو بل پسې چې کوم دی نو هغه راځي وهو الذي جعلکم سورة اعراف اخر کې راځي خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات مونږ تاسو ټول د ځمکې خلیفګان وګرځولې نو د ځمکې خلیفګان څه دي هغه په دې اعتبار سره دي چې یو بل پسې راځي او دغه شانته چې کوم دی دا دغه کې راضي خلیفتن خلفا چې کوم دغه راضي واذکروا عادیان تعالی وی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح یاد ته پاغه وخت چې تاسو ما خلیفګانو ګرځولې د قوم د نوح علی السلام دا رنګ بیا سمودیانو ته وی واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد ته پاغه وخت چې تاسو ما خلیفګان کړی پس د عادیانو نه نو مطلب دا دی چې خلیفہ نائب ته وای نو نائب هغه دی چې د چا سوق کې مخ کې وی او هغه پسې شاته راشي هغه پسې شاته راشي او دغه ابن کثیر معنی کوي انی جاعل فی الارض خلیفتا یقینا زه پیدا کوم کې پزما کې قوما یخلفون بعضهم بعضا یو قوم به چې بعض به بعض سګرديږي خلیفګان بګرديږي خلیفه دی د جانب د الله نه او بیا په عرفي معنی سره دی په عرفي معنی سره خلیفه فیصله کوونکی ته ویل کیږي ته ته ویل کیږي فیصله کوونکی ته ځکه بعض مفسرین د تقدیر لګولې دی انی جاعل فی الارض خلیفتا فی تنفیذ الاحکام چې دی با د پیدا کوونکی پزما کې خلیفہ په تنفیذ د احکامو کې نو دغه معنی ده هر چې خلیفۃ الله په معنی د نائب د الله سره دی نو هغه ویل ناروا دي پوه شئ هغه صحیح نه چې نائب د الله ته وای امام بخاری معنی کوي تفسیر کتاب التفسیر د بخاری کې وقالو اتخذ الله ولدا وای دا مشرکان چې الله ولد نیولې دي نو هغه معنی کوي اے نائبا یعنی نائب نیولې دي د نائب ضرورت هغه چاته چې هغه محتاج وي چې هغه غایب شي د مخلوق نه د چانا کم رعیت وی دا غي نه ما دغه شي لاړ شي نو بیا ورته د مخلوق پته نه لګيږي نو په دې وجه وته بیا څه ویل کیږي هغه ته بیا نائب د نائب معنی چې کوم دی نو هغه به نه کوي چې د پزما کې د الله نائب نه او د دې وجه نه ابوبکر صدیق ته چې کله ویل شو یا خلیفۃ الله اے خلیفۃ الله نو هغه وی لا تقولوا لي خلیفۃ الله ما ته دا مو وایي چې خلیفۃ الله بل انا خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم زد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ يم داغه نه پس راغلم د الله خلیفہ زنیما پوه شوې نو خلیفتن که د الله خلیفہ ویل کیږي هم دا معنا مهمه ده مهم لفظ بنوای مهم لفظ نه بدان ساتو را بش ان شاء الله تعالی سورۃ بقرہ کې مخکې راځي یا ایه الذین آمنو لا تقولوا راعنا التراعنا لفظ مهم دی نو الله تعالی ته منع کړی دا مهم الفاظ نه بدان ساتو خلیفۃ الله نه دی بلکې خلیفتن خلیفتن بعضها من بعض دی بعض له بعض خلیفګان دي او دا مونږ او تاسو کې کوم خلیفہ راځي کنه د امیر المؤمنین په معنی سره دا بیا د چا خلیفہ وي اخو مخلوق ټول په دغه معنی سره خلیفہ دی نو هغه کې بیا دی وای چې دا خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ادا خلیفہ رسول الله زکه ویل شو چې دا اصل کې دا لفظ دیږي کته دا سی و چې خلیفہ تو خلیفہ ته خلیفہ ته خلیفہ ته نو ترغی پورې چې رسیدګي نو ما خیال چې ما خام دی نو په دی وجه باندې لند دا ویل کیږي چې خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی دا د بل چا خلیفہ بیا غدا غ خلیفہ بیا غ اخیری کې دا ابوبکر صدیق خلیفہ او بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ او دا معنی او دیدا نو په دی وجه باندې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ته شکل ویل شو چې یا خلیفۃ خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خو الله تعالی ډیر فهم او پوهه ورکړی و هغه پوه شو چې دا خو مسلمانانو ته ډیر ګرانه چې ماته خلیفۃ خلیفۃ رسول الله وایي د ابوبکر صدیق خلیفہ او کنه ابوبکر صدیق د رسول الله خلیفہ او خو لیکن زمانہ پس تراش هغه ته بیا خلیفہ تو خلیفہ ته خلیفہ ته رسول الله وی او بیا په داسې په سیده سلسله به وګدیږي نو هغه وی انتم المؤمنون وانا امیرکم تاسو مؤمنان یې تاسو امیر یم لہذا بس ما ته امیر المؤمنین وای سوای راته امیر المؤمنین هغه لفظ آسان ته مونته الله تعالی او ته دومره فهم ورکړو مونته هغه الفاظ آسان ها انی جاعل فی الارض خلیفہ دا خو د الفاظ معنی شو الله تعالی فرشتو ته وی چې د پزما کې خلیفہ پیدا کوم کېم اوس څنګه ورته ویل نو په بعضو اردو او پښتو تفاسیرو کې دا یو عالمانه تفاسیر لیکل شوی ان شاء الله پاره کې نیوی خو بهر حال نن سبا خو چیر سره پروفیسور دی اته پروفیسور فارغ شنو بس هغه دغه تین تفسیر ولیکي نو چې تفسیر ولیکي بیا خود نه د الله شان پیجنې نه د فرشتو شان پیجنې بیا داسې الفاظ په کولی کی وی الله تعالی فرشتو سره مشوره وکړه خبر ورسېدی چې د پزما کې خلیفہ پیدا کوم کېما نو چې الله تعالی فرشتو سره مشوره کوله اوس دا بیا په خطبه کې موږ وایو نه چې لا لا مشیر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير له الله مشير نشته اوس الله تعالی مشوره کوي دا څنګه خبره شو نه دا مشوره نه ده کړې نو بیا الله تعالی فرشتو ته دا خبره څنګه وکړه ولکه وای دا خبره چې فرشتو ته وکړه دا اعلاما وکړه څه وکړه اعلاما اخبارا وکړه لکه یو عظیم کار کیدون کی کنه نو سړی وای چې ګوره لاس یو کار کیدو والا دی یو کار کیدو والا دی مخکې نه خبرو کې دلته کې یو غټ مشر را روان دی نو دلته یو کس پاسی وای چې لکه امیر ته را روان دی پوه شو کنه ځانونه تیار کړي او د دې بیان چې کوم دی په صورت حجر 28 سنت 30 30 کې تاسو وګورئ د مشورې خبره چې کوم تاسو په بعض دغه کې لیدلی وي یا مچانه اوریدلی وي هغه خبره به ختم شي دایله به تاسو ذهن نه سورۃ حجر په 14 سمه سپاره کې 27 28 ومکتو 28 آیات وګورئ وایذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یاد کا پاغه وخت چې وی رب تعالی الملائکه ملائکو تا انی خالق یقینا د پیدا کونکي بشرا یو بشر من صلصال دا غکړنګې د لخټینا من حمئن او داغه داغه کلنګېدل نه من حما ان داغه تور خټنا مسنون چې هغه خراب شوی هغه بوی کړي له چې وته مونږ تاسو وایو پوه شو هغه تور خټه سوي هغه دغه وخت په ډیر تیر شوی فاذا سويته ونفخت فيه من روحي نو کله چې زه برابر کم او بیا پاغه کې روح او کوما نو فقعوا له ساجدين نو دا یو خبره یاد او ساتي چې بیا ګوریا غته سجده وکي بیا سو کوي سجده ورته وکي الله تعالی ګوره دا کار سره پاره کړی دی دا خبره یو تاسو ته پاره کړی ده دا خبره دې ته پاره کړی ده چې یو غټ کار کې دوه کې دی چې تاسو ته ذهني تیاری ورسېده ورته کوي دا نه چې مشوره وسره کوله چې پیدا کم کې پیدا نه کم مشوره خو کوله خو ټول مشوره مخالف ده خو شي دې وسره کې نو دا مشورو خبرې نه دي ها دا مشورو خبرې نه دي انی جاعل فی الارض خلیفہ وی یقینا ز پیدا کون کې ما فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفتن یو قوم چې بعضی بد بعضو نائبان وی ابن کثیر معنا یا خلیفتن لند معنا چکه خلیفتن فیصله کون کې پزما کې یو فیصله کون کې پیدا کون کې او دغه معنا د حاکم د قرطبی کړی دا قرطبی و غیره دا معنا کړی چې خلیفہ دې کې معنا چا سره معنا د حاکم سره دی دې ځای کې هم تاسو یو ټکی اورېدلې چې فرشتو دا اعتراض وکړو چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء منګه بل ورځ ویلو چې د الله جل جلاله په کلام باندې یا د الله په کار باندې اعتراض کول د چا کار دی د رسول الله په کار باندې اعتراض کول د صفها او کار دی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها اعتراض د رسول په کار باندې هغه کړو او د رسول په کار اعتراض کوونکو ته کوم عقل زکه ویل شو چې د اصل کې د الله په کار اعتراض دی اوس فرشتو وی اعتراض کو چې تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء یو سوال دلته دا کوي دویم سوال چې کوم دی هغه دا کوي چې تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء فرشتو ته څنګه پته ولګیدا نو بعضی پکې راځي هر فرشتو ته خو غیب معلومیږي نه پوه شئ غیب وته معلومیږي چې آدم علی السلام لا پیدا نه دی او دوی دا خبره کوي چې او پتما کې بدا سړی فسادونه کوي ادا به ویني دینه وی انداز وګوره دا دو خبرې د دې دواړو خبرو تفصیل لته کوم یو خبره ووري چې اتجعل فیها فرشتو سوال کړی دا سوال علی سبیل الاعتراض نه دی دا سوال چې کوم دی علی سبیل الاستفسار دی استفسار کوي پښتنه کوي ځان خبري ځان په دې شکل خبري چې الله ته چې مونږ ته کم سړی یادې نو داغه باره کې وته مونږ ته دا وای چې هغه په ځما کې فساد کې ویني بتوي عمل کرے څه کوي بیا بیا راځي درس ټول خرابې د پنځه پیونو چې نه پرې دي چې په دا سر وکا پټکه وګورئ صحیح اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء آیا ته جوړې په دې ځما کې هغه څوک چې فساد بکې او سبا کوي او ویني بچوي او سوال پکې دغه دی نو دغه سوال جوابدار چې دا اعتراض نه فرشتو هغه فرشتي دي او بل خواته داسې مخلوق پیدا کی خلافت راخلی هغه ته ورکه ستا کار خو به حکمت نه الله کا مونږ په دې حکمت پوهه کړو نو دا بس مر خوان دي نو دای اصل کې دا حکمت معلومول کوي اعتراض نه کوي ها چر دا عجیبه غوندې خبره نه دا عجیبه کار ولې کې د دې څه حکمت ته الله مونږ په پوهه کا نه دا مسله دا چې ګنې مطلب دوی اعتراض کوي علی سبیل الاعتراض نیوي دي په دې ځای کې حشویه او معتزله یو ډله شته هغه دا خبره کړې ده چې را اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء دای علی سبیل اعتراض ویلي او د دې نه هغه استدلال کړی چې فرشتونه ګناه کیږي موږ وایو فرشتونه ګناه نه کیږي قرآني نصوص په سورته انبیاء سورته تحریم کې هغه تیر شو نو بیا هغه ته اعتراض جوړ کړو نو وای ګناه ته کې دی شي فرشتو نه مونږ وای نه اعتراض ته مو جوړوا دا استفسار دی حکمت معلومي نو د حکمت معلومولو د پاره سوال کول او ځان پویول دا خو بد خبره نه ده مرجح معلومي څه ترجیح تا یو طرف ته مخلوق ته مفسد دی او دغه د سافق د دماغ دی او بل طرف ته مخلوق ته معصوم دی خلافت ته دی ته ورکه دا مرجح حکمت نقطه پکې صدا مونږ ته وخای الله دی باندې ځان کوی دویم سوال پکې دا راځي مار ته وی چې دوی وای چې فرشتو ته څنګه پته ولګي نو بعضی زائغین چې کوم دي کنه د چا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله اهل زه خلق هغه ځان له نقطه ګوري هغه صریح محکم نصوص په پریګ دی ایو داسې ځای ته بغوته ورچي چې دا غینه استدلال وکړي چې یاره فرشتو ته علم غیب فرشتو ته سو علم غیب الکه وای فرشتو ته علم غیب په دې وجه نو چې دا له ګوره د آدم علیه السلام د خلافت نقطه دوی ته نه معلومه نقطه ورته معلومه ده نه ده معلومه ته رستو به تعالی تعالی خی عملا او الله جل جلاله ورته وایي چې انی اعلم ما لا تعلمون انی اعلم غیب السماوات والارض دا شان ورته دی په خپل اعتراف کوي چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دا د غیب مساله نه ده نو بیا پته څنګه ولګی دا په دې پته لګیدو کې مفسرینو دوه درې خبرې کړې دي و یو وجه دا ده چې فرشتو ته الله تعالی دا وی چې داسې انسان پیدا کوم مخکې نه تبایع بیان کړ تبایع څه بیان کړ چې بشر پیدا کوم دلته بلند وی کنه فرشتو ته تفصیلا وی چې داسې بشر پیدا کوم چې دا به کې دا به کې دا به کې دا به خلیفہ نو التا غوی چې عجیب خبره را پستا خلیفہ وی ودی بدا د ما طرفه به خلیفہ کنه ما خلیفہ نه زما له طرفه به خلیفه وي نو هغه وی چې عجیبه خبره ده چې ته به خلیفه ګرځې او کوي به دا کارونه نو دا سوالی پوښتنه زکه وکړه دویمه خبره دا ده چې نه فرشتو قیاس کړي فرشتو څه کړي قیاس کړي زکه دلته کې وی چې انی جاعل فی الارض نو چې الارض ته کې غي واورې چې زمکه کې وي نو هغه پر ځمکه کې مخ کې مخلوق لیدل او جناتو جناتو قتل او غارت او ویني تو یول کړیو نو قیاسا وی دا پښتنه وکړه چې خا تجعل فیها من یفسد فیها واسفک الدماء چې پس مکه کې خدا کارونه وکړي دا کارونه وکړي نو دا پښتنه دا قیاس وکړو او قیاس خلک کوي خوش دریم نمبر خبره دا ده چې دا چې فرشتو دا خبره وکړه نو دا د خلیفتن ټکینا راضی وای امام راضی د خلیفتن ټکینه استدلال کړی دی څنګه استدلال کړی دی استدلال دا څه کړی چې دوی چې فیصله وکړي نو فیصله خلک کم ځای کې چلانجی راضی کنه ظلمونه کیږي پوښوي یو مظلوم یو ظالم سره پکې فیصله کوي نو د دې ټکی نه استدلال وکړي چې ها چې خلیفہ دی فیصله کوي نو چې فیصله کوي دغه بدالان دی نو د دې وجه نه وي چې زما کې بیا داسې مخلوق را روان دی قالو نو دی او یتجعل فیها آیات جوړه پدې کې پدې زما کې من غسوف یفسد فیها چې فساد بکې پدې زما کې د فساد هغه دغه ملته ویلو هغه مصداقات مې راته په قران کې ویلي چې فساد اطلاق پس څه باندې کیږي خو به هر حال دي دا کې د فساد د مراد چې کوم دی باندې وای دا شرک دی څه دی شرک دی او ويسفك الدماء ویني به توي قتل نو ګور په دغه کې چې کوم دی دوه قسمه فساد دی مخلوق ذکر کو په حقوق الله کې په حقوق العباد کې په حقوق الله کې د ټول نه لوی جرم سره هغه شرک دی او په حقوق العباد کې ټول نه لوی جرم هغه قتل مؤمن دی نو ځکه دا دوه چې کوم دغه ذکر کړ نور په ور قیاس کړ چې نور بم کوي خو لیکن دا چې ګوره دا دوه غټ کارونه کوي دا هغه سرچینې دي نو دی دا د دوی سوال شو یسفک الدماء سفک دا د وینو په تویولو کې راځي صفحه چې ده هغه د سره د منی په تویولو کې راځي او سب چې د سب صاد سره هغه د وبو په تو یولو کې راځي او فیض د علم په تو یولو کې سکیږي علم چاته وراړول هغه ته بیا سوي لکه کې فیض و یا تاسو په فیض دی او تاسو فیوزات دي امونګه چې کوم دنه ته مستفید شو نو دا سری دا فیض د علم دغه ته ویل کېږي تو یول ته ویل کېږي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك چې یو هغه طرف ته فساد دی او سفک الدماء دی او دې طرف ته تسبیح ته او تقدیس ته تسبیح ته او تقدیس ته نو دای نو سبحو د په مقابله د چا کې راغی د په مقابله د یفسد کې راغی چې هغه شرک کوي مونږه پاکي بیانو د شرک نه صحیح شو او هغه چې کوم دنو یسفک الدما نه نه مونږ ستانه یریب نقدس ذاتک مونږ ستا ذات لوی غنو مونږ ستا د ذات تعظیم کو ستا اوامر منو نو مونږ داسې نه کوو چې پزما کې حقوق العباد کې نقصان وکړي مونږ د دواړ نه ځان ساتو اوس چې د دواړو نه ځان ساتو او هغه دغه کارونه کوي نو الله نقطه د ترجیح صدا چې هغه ته خلافت ورکه دا سم مسله ده د دې پښتنه کوي نسبح بحمدک دی دا کې درې صفات راغلي یو تسبیح تا یو تحمید دی او یو تقدیس دی درې صفات راغلي کما دا اصل کې دا درې صفات ذکر راوړل چې صفات د الله اصل کې په دوه قسمه بیانېږي یو ذات ته ذاتی صفات ذاتی او یو چې کوم د صفات دي نو د ذات په حواله سره تقدیس راځي سره تقدیس راځي نقدس لك نقدس ذاتک مونږ استاد ذات پاکي بیانو د شریک نه تاسو سره په ذات کې څوک شریک نشته او کم چې دغه صفاتو کې دغه دي صفات دي په صفاتو کې بیا دوه قسم صفات دي یو ثبوتی دي او یو سلبی دي نو سلبی صفات نسبحو تسبیح کی صفات سلبیو طرف ته اشاره شو الله کې نقصان نشته دی الله کې عیب نشته دی خبر ورسې دی کنه دا او بحمدک دا غ صفات ثبوتی شو هغه ثبوتی صفات تک دی دا کراغه نو درې واړه قسم صفات څکل هغه ذکر کړل دا شوخه او بعد وی چې نقدس لك معنا دا دا بعد خو نعظم ذاتک ویل دی دا دوی پوښتنه وکړه چې الله تعالی په دې کې څه حکمت ته څه وجه ده چې هغه ته خلافت ورکړي قال الله جواب ورکړو انی اعلم یقینا ز پویګم ما پاغه سوان لا تعلمون چې تاسو په نه پویګی چې تاسو په نه پویګی پس چې تاسو نه پویګی هغه نقطه هغه مرجح د خلافت تاسو نه پويږي پای باندې په مرجح د خلافت باندې زه پويګم چې خلافت د پکم بنیاد باندې ورکوم خلافت د پاره تسبیح تحمید او تقدیس یواز شرط نه لري د خلافت د پاره یو بل شی شرط چې لاغي پته تاسو ته نه لګي پوښوي نو دا جواب ورکو وعلم آدم الاسماء كلها اوس دې ځای په کلام کې څه دی اندماج دی ها اټکم خو ذکرو کرنا هغه لفظ برتیا دی اندماج او اندماج قاعده مې ته ویلې و دلته حذف ته کیسه کې حذف راغی سچلو شو بیا سچلو شو فخلق آدم نو الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړو چې آدم علیه السلام پیدا کړو نو وعلم آدم الاسماء كلها صحیح شو بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته خو د نمونه ټولو ثم عرضهم بیا پیش کله غسیزونه علی الملائکتی په ملائکو باندې فقال ورته وی انبئونی ما ته خبر را کوي به اسماء هؤلاء په نمونو د دغه سيزونو باندې ان کنتم صادقین کچری تاسو صادقین حق ته رسیدونکي معنی مې ګوره څه وکړه حق ته رسیدونکي ځکه وروسته پکې بیا سوال راځي صادقین چې په خپل معنی سره والي نو بیا پکې لږ سوال راځي وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړ دي کې مخکې نه پته ولګیدا چې انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پزما کې خلیفہ پیدا کوم کې نو مې نه لغسته سوکته اوس یې پته ولګېده چې او دا څوک دی آدم علیه السلام ها آدم علیه السلام الله تعالی خلیفه پیدا کړو ها علم د تعلیم نسبت الله تعالی ته په قران کې کیږي وعلمناه من لدنا علما او مون تعلیم ور کړو ها د د خضر علیه السلام ته د خپل طرف نه د علم مونږ خپل طرف نه ورته د علم ته دغه ور کړو علم ور کړو نو دا نسبت الله تعالی ته کیږي بیا کله د عام خلکو په بارکم راځي پوه شو کنه او کله د پیغمبرانو بارک راځي د پیغمبرانو بارک چې راشي نو هغه په طریقې د وحی سره وي په طریقې د چا سره وي د وحی سره عام خلکو کې الله تعالی یو استعداد علمی واچي نو هغه ته مراد دي دې ځکه الله تعالی آدم علی السلام ته یو خدای رچ سی ورته وکړ ټیک شو کنه دا څه نمونه وته وکول دویمه خبره را چې د تعلیم الله تعالی چې ورکوم دای په کومه طریقې سره ورکوم نو پدې کې خو دوه قولا مشهور دي یو دا چې آدم علیه السلام ته الله تعالی خپل نمونه خپل سنمونه ته خپل خپل نمونه چې الله کوم نمونه وي دویم قول دا دی او راجح دی راجح دا دویم قول دی چې الله تعالی ورته د سيزون نمونه وکړل ته خلافت چلے نو کم از کم تعالی په کار دادی چې ته دا غي په نظام په ترتیب خو پويږي کړه اوس په ترتیب ته نه پويږي او ته واچ نه د حکومت کوم نو بیا حکومت نشي کولی نو الله تعالی چې آدم علی السلام ته د زمکه د سکونت او د زمکه د مخلوق هغه حکومت ورکي او دی دغه ته ورکي دی نسل ته ورکي نو په دوی کې پکار دار چې کم از کم د مخلوق ضرورت وو پیژني کنه پوه شو روټي کپړه مکان به خامخا کې کنه نو اوس دا خبره ده چې کم از کم په دې خبره او پوه شي چې یاره روټي د سنه جوړیږي ها په کومه طریقه جوړیږي دا سری دا ټول بردکه دغه رنګي مطلب دا لچې ترکاری په سنه جوړي په کومه طریقه به جوړي د لوګي د پاره بس ترتیب کې د تندې د پاره بس ترتیب کې دا سیدنه پیجندل پکار دي کنه د ګرمۍ نه د بچ کېدو د یخنۍ نه د بچ کېدو دا غي د پاره وسایل او اسباب پیجندل پکار دي دام دک نمونه دي ښا القصعه والقصيعه زکه کوم دنو جلالین راوړي چې القصعه والقصيعه تر دې پورې چې کاسه وغیرہ کټوي دا سیدنه ورته ټولو خل چې په دې طریقه باندې وکړي او امام رازی وای چې الاسماء صرف نمونه ورته نه خوږي د اسماء او مراد چې کوم دین د اغي اغا منافی مراد دي چې غسیزونه ورته مخودل دا غسیزونه نمونه ورته خودل دا غي طریقې کار ورته خودو دا غي منافی ورته خول چې داس شې لري ته غنم وای د دې غنم سو فائدہ دا دا سړی مړی ښا څنګه به مړی دا به اوسې او به کاری بیا د کار نه پس په بو ورکه ورکه شپږ میا چې پس دا زیړ شو پاکو چې بیا به لو کو بیری بی د ریبل نه پس په راوړ بیا به سکی بیا به غوبل کی د غوبل نه پس چې کوم دینو بیا به داس چلو کی چې بیا به تنا ژرندې ته به اوس نو بیا به ته وړه جوړ کړي نو چې وړه ته جوړ کړي نو بیا براشه او بو پکې واچي او مالګا نو وا به وږي نو دا غي نه پس بیا لاستلو کې بیا بہت تیغ نه طبقه کې دنو پاغي باندې به سکه پات کې په دې طریقه دا ټول ترتیبات ها دا څه نه وا څنګه مطلب دا چې دا یو دغه ورته خو دلو چې بل دا غنم دي دا نمونه نو دا امام رازی خبره چې کوم ده دا هغه خبره کړې ده او بیا پسې آلوسی تفسیر روح المانی کې هغه دا کړې ده هغه پسې لږ نورم تفصیل کړی چې بالکل دا خبره صحیح ده الله تعالی ورته دغه نمونه او خودل یعنی دا ټول تفصیلات ورته او خودل خو په کومې طریقې سره ورته او خودل د خودلو طریقه سوا بل وحی په وحی سره دا علم د ساينس ته او کبل دی او کبل دی د ابتدا رسنه کیږي د وحی نه کیږي بنیاد په وحی کې وایي خاطب چرته ګوري سليمان عليه الصلاه والسلام په حوال وطن خلق په حوال وځي پوښي هغه وحیا او اعجازا نوح عليه الصلاه والسلام بیړی اول جوړه کړی دا وا او هغه چې کوم دین اوس خلک بیړی جوړی پلانچونه غټه غټه بیړی اوس داغه په دغه باندې جوړی هغه په وحی سره جوړ شوی وا پوښي او دغه شانتی دا ټول دغه چې کوم دي دا طب وغیرہ د دې ابتدا اکثر د وحی نه کیږي نو بیا رستو الله تعالی چې کوم دینو پاغه مخلوق کې استعدادات واچي مزید دغه پک بیا غي کوي ښا نو دا تعلیم الله دی دا الله تعالی تعلیم دی خود دې تعلیم سره یو بل شرط شته ورخه او هغه دا دی چې استعدادم پکې وي څه پکې وي وحي ورته کوي خو استعداد پکې مو واچي استعداد پکې دا واچي چې اوس پتا کې استعداد نه ته وګه کېږي نه ته کېږي نه نو تاسو کې تی بیا زده کې بیا خو نه زده کیږي درته نو پتا کې استعداد او مواچول او سګورای دا په انساني نسل کې استعداد الله تعالی چول دي چې دې داریک چې کوم دنه سکایو دا د خوراک کا کلیوانه هم دا سیدنه زده کوي کې نه زده کوي پوه دې سيزونه باندې د هیڅ چا ذهن نه دا کیږي چې زما ذهن کار نه کوي زه په دې نه پوهیږم چې یاره ډوډۍ بر سره پخې پوه شو کنه په دې زه نه پوهیږم چې یاره ځان د پسم اړو ها چې ځان ډکم پسم باندې ځان ډکم په دې نه پوهیږم دا څوک نشته په دنیا کې ولې نشته لري ځکه دا استعداد دی او ډېر خلک پیدا سي یاره زه په سبق نه پوهیږم دې په دې وجه نه پوهیږي چې دو هغه هغه شان ضرورت نه محسوس کړي یا مطلب هغه شان ضرورت پدې کې دیم نه کنه الله تعالی په کنه پیدا کړي لکه څنګه چې ډوړی ته پیدا کړي نو په دې وجه باندې دا هغه په دغه کې او په دې کې فرق وي دا ورسته سوال لا دي دا هغه په جواب کې بیا دا خبره تاسو ته اسانه ښه نو دا تعلیم الله شو آدم علیه الصلاۃ والسلام آدم ته آدم ځکه وی وی دا ادمتون نه ماخوذ دی او ادمه چې دا وجه الارض ته ویل کیږي د آدم علیه صلوات و سلام خټه الله تعالی د زمکه د مخ نه راوغستا حدیث کې راځي تاریخي روایت ته چې الله جل جلاله پس تناقض نشته دینا الله جل جلاله جبرئیل ته وی ورشه د زمکه نه خور راوړه زمکه ته وای چې خور راک او زته نه انسان جوړ زمکه ته چغه راغه پښتنه او کوي چې خاور راکا زمکه وی څنګه انسان به داس انسان به بیا به داس کیږي او داس زما د بدن ټکړو بیا جهنم ته ځل نشم ورکول جبريل واپس شو اسرافیل راولېګو اسرافیل دغه پښتنه وکړه وینه کیږي میکائیل وکړه وینا ملک الموت راولېګو ملک الموت چراغ هغه ورته وی چراکا خور راکا الله تعالی ته انسان جوړ انسان به داسې د خلاص نشم ورکول وي څنګه نه چراکا ولا دا لاس په کې خو دو پوه شو کنه حدیث کې راځي داسې لکه چې سړی په دغه باندې لاس کې دی په یو کپړه باندې یو صادر باندې داسې راغون شي داسې مکه داسې ټول راغون ډکړه او خورن د مختلفو حصو نه دا خور راوغسته شو او یو ورته پوه شو کنه او چې یو ویړه کړه نو د هر چا چې د کم ځای نه خور راغلی دا داغه هغه مزاج طبیعت رنگ هغه پکې پروت دی ښا نو د چا داسې مزاج دی چې هغه نرم مزاج وي د چا داسې د بنجر اسمه کې نه دغه راغلی چې هغه دومره تریخ نه کنه چې بس لکه مرچکه ادا چا مزاج داسي چې مطلب هغه کې قابلیت زیات کړي لکه نباتي زما کوي او چا مزاج بداسي چې هغه بداسي مزاج وي چې هغه غریب په هیڅ شي نه پويږي لم يبوجي ځکه چې هغه بداسي دی او غریز یو و چې غر نه به تخار راغلی به هر حال دغه شانتي نو دا آدم علیه السلام ته آدم زکوي من وجه الارض یا بعض وی د ادمتن ماخوذ دی او ادمه چې دا نو دا غنم ته ویل کیږي نو چونکه د آدم علیه السلام ګندمګونو غنم رنگیو نو په دی وجه باندې آدم ورته ویل کیږي او حدیث کې راځي دا اول نبی د نبی مکلم دا نبی چې خبره وسره کړی دی الله تعالی پوه شو کنه دا الله طرف سره خبرې شوې دي نو دا آدم علیه السلام اول انسان دی په دنیا کې الاسماء الله تعالی او خود آدم علیه السلام ته نمونه د نمونه دغه مرته وکړو د اسماء او اطلاق چې کوم دې په ډیرو سيزونو باندې کیږي دی وجنه دا اسماء معنی مونږه اسم اسم ذاتی تم وای د سړی کنه عالم ته اسم هغه الفاظ تم وای چې راغی نه تو یې لکه ولیکه د زید نوم ولیکه نو خلک ولیکي زال یې دا زی یې دال پوه شو کنه هغه الفاظ تم ویل کی چې کم نه مرکب دي او دغه رنگي پاغه اسماء او صفات یو باندې مراد ان هی الا اسماء سمیتم وانتم واباؤکم منزل الله بیا من سلطان هغه نمونه چې دي چې تاسو کې خو دې په خپل خدایانو باندې نو هغه نمونه دوی په نوې خې هغه په پلارانو کې وینا هغه پلارانو چې نمونه یې هغه ذاتي وو دا دوی چې پیخي دی هغه صفتی نمونه وو چې هغه دوی په کم نمونه یې نو کله په هغه باندې اطلاق کیږي نو د دې سره دا ټولې قصې راځي کله په هغه مصداق باندې اطلاق کیږي لکه زید راغی نو زید خدا نوم دې دې څنګه راغ نه دا مسما دی نو الله تعالی آدم علی السلام ته اسماء او خل دی وجه ما تاسو ته وی چې د الوسی او درازی دغه دا دی چې المسمیات څه څه وته او خل مسمیات ورته او خل چې هغه کم د دې اسماء او مسما دي دا غي کم مصداقات دي او دا دا څه نه و چې کنه باسي په یاد وته او خل چې غنم جوار پوښ کنه کټوي سمسي دا نمونه وطن دی خو نه دا ورته خو چې دا دغه شی دی دا دغه شی دی دا دغه شی دی مسميات ورته خو دا غي فواید ورته خو چې پدی بدا کې پدی بدا کې دای ورته خو کل علماء چې واضح د لغت نه ده کنه او الله تعالی الله رب العزت دی حقيقي دغه د معتزله او د سنت اختلاف دی معتزله وی واضح د الفاظ چې کوم دی هغه بندگان په خپل دي او دغه چې کوم دی اهل سنت هم د دې آیت نه استدلال کوي چې ادم دا الله تعالی په خپل باندې څه دی الله تعالی په خپل واضح د الفاظ دی خجی کلها الله تعالی آدم علیہ السلام ته ټول نمونه وخودل ټول نمونه مطلب دا غنمونو معنی وته خول مصداقات ورته خول ټول اوس په ټول باندې دک ځای ته اهل زه خلق په دې ځای باندې استدلال کوي او وای چې ګور آدم علیه السلام ته الله ټول نمونه خول ټول سيزونه ورته خول نو زمون پیغمبر خو ټول پیغمبران نو چت دي لہذا هغه الله تعالی علم ما کان او ما یکون کل ور کړی دی تاسو ول انکار کوئ دا قرآن کې راغلی چې کله الله ورته ټول نمونه وکړي نو مونږ وایو چې ګورا تاسو عقل کار نه کوي په قرآني اصطلاحات تاسو پوهیږئ عربي تاسو نه درس ده په دې وجه باندې خدا خبره کوي دا کل چکم دے تاسو قرآن کے ہر ذائے کے کل استغراقی اخلی او استغراق حقیقی اخلی استغراق حقیقی دا معنی چې ټول پکې را داخل شي تاسو دا کار کوئ او حالان کې حقیقت داسې نه دی حقیقت داسې دی چې قران کریم کله کل ذکر کوي استغراق وی خو استغراق عرفي مراد وی استغراق عرفي مراد وی لکه مونږ او تاسو پښتو کې وایي کړه لکه پلاني سره هر یو شیشته څنګه سره یو شیشته هر یو شی سره نشته دا ستا چې سدی په لاس کې دا دا غدي دا خو نه دي کنه خو شو دا ته خارج دي دا خلک په عرف کې دا څه وایي چې ټول چیزونه دا نو چې ټول الله تعالی هر شی واغ ته وخول هغه چې کم ته داغه ضرورت واغې ورته وخول او په دې باندې سورته انعام آیت نمبر 154 تاسو راوړوي سورته انعام آیت نمبر 154 چار چار چارونو ته وایي که تاسو پیدا مو کړو ثم اتینا موسی الكتاب بیا الله وی مو ورک موسی علیہ السلام ته کتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لكل شیء پورا کتاب مو ورته ورکړو وتفصیلا لكل شیء دې ټکی ته وګورئ تاسو او په دې تورات کې څه یو تفصیل د هر یو سیزو نو چې د هر سیز تفصیل په تورات کې وو نو دا غي نه پک بیا قران ته ضرورت پاتې کیږي ها نه پاتې کیږي د دې کل نه مراد هغه کل دی چې بنی اسرائیل ته په هغه وخت کې ضرورت و بنی اسرائیل ته چې په هغه وخت کې د څومره امور ضرورت نو هغه وته الله تعالی سکل هغه ورته ورکړ دغه رنګي سورته بقره آیت نمبر 260 وګورئ اولم تؤمن آیت ایمان نه راوړي مطلب دا آیت نه مني قال الله اغو ابراهيم عليه السلام بلا ولنا الله ولكن ليطمئن قلبي لكن دې لپاره چې زما زړه مطمئن شي الله ورته قال الله ورته فخذ اربعه من الطير واخلا سلور د مرغونا فسرهن الیک نزان سره عادت کا یا بعض روایت کې فجر سے هن نو څه کول ابراهيم عليه السلام د دنیا په ټولو غرونو باندې کل جبل لاغله ده چې د کل نه ته کل استغراق حقيقي واخلي نو ابراهيم عليه السلام بل بیا د ټولو مر خو په دې کې تیر شوی چې د دنیا دا غسر را شروع شي او چې چرته غر مو ملاغه په څه باندې ته دغه دی دلته وای د خدای بنده هغه غرونه چې د ابراهيم عليه السلام په علاقه کې کم ګر چا پیر موجودو نو پاغي غرونه وته یاد کړو نو کلو پی دنه چې کل کله سره پار راځي استغراق اور کې د پار راځي استغراق حقيقي نه وي ښا واری کل الطعام ټول خوراکونه کان حلل لبنی اسرائیل ودا حلال د بنی اسرائیل لپاره الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر اغا چې اسرائیل یعنی یعقوب علی السلام حرام کړو په ځان خپل باندې یلکه وای ټول خوراکونه دغه ته بنی اسرائیل تعالی ټول ورته څنګه حلال خنزیر خو هغه تم حرام خنزیر غره په حقیقت کې بنی اسرائیل تم حرام دا او چې حلال کړ دا سزا کړی دی دا سه نور سیدنا هغه تم حرام باز دغه چې کوم یعقوب علی السلام خو صرف پدان باندې سه حرام کړی هغه په ځان باندې د غوخه بند کړي وا حرام کړي دا سید نو چې دا سي حرام کړي وا نظر کړي نو هغه وا او نور چې کوم دنو پاغي باندې څه شي نو او دا غین علاوه چې کوم نه پاګه کې بلا سجنه په دی باندې حرام خو لیکن الله وی کل الطعام کان حلل لبنی اسرائیل دا کل کم کل دی دا کل استغراق عرفی اضافی دی الکه هغه تاسو چې په دان باندې کم حراموي کنه دغه ټول په بنی اسرائیل حلال دا تاسو چې بزان کم حرام وای دا ټول بنی اسرائیل ته حلال دا نه چې په دنیا کې څه شی او چینجی او منګکان لکه چینیانو خوراک ټول کو نه نه ټول ارته نه خوړل پوه شو کنه هر شی نو حلال د دینه کل نه کل سره کلی استغراق عرفی مراد ده ها نو دا استغراق عرفی چې کوم دنو دا پیژنې بیا بدر باندې څوک سوال نشي کوله وعلم ادم الاسماء نو او خدای الله تعالی ادم علی السلام ته نمونه هغه سيزونه ورته خو معنی چې کوي د اسماء مسميات معنی کوي نو هغه سيزونه كلها ټول ټول چې هغه ضرورت هغه وخت کې ثم عرضهم على الملائکه بیا یې دغه سیزونه پیش کړل په ملائکه باندې عربهم کې وای د هم ضمیر نه پته لګي بعض علما وای چې په دې کې ذوی العقول غیر ذوی العقول ذی روح غیر ذی روح ټول سیزونه پکې وو ښا دا ته پکې نو چې صرف دا کټوي مټوي نور دی خواته چې کم ده نور سیزونه مو چې دا غوا دا دا دیزه دا دا شی دا دا شی دا ورته مو خودل علی الملائکه په ملائکه باندې فقال ان الله ورته وی انبئونی ما ته خبر را کوي بیا اسماء هؤلاء په نمونه د دې سيزونو باندې سره د منافعونه د دې څه فائدہ د دې څه فائدہ ان کنتم صادقین د دې سيزونو نمونه راته وخایي اوس دا نه وي چې فقال علمونی ځکه چې یو تعلیم ورکول دی یو امبار خبر ورکول دی تعلیم هغه ته وایي چې پاغي کې متعلم ته فائدې متعلم ته سی فائدې نو الله تعالی چې آدم علی السلام ته نمونه خودل د آدم علی السلام ته فائدہ وکړه او فرشتي چې الله تعالی ته د نمونه بیانوي نو په دې کې الله تعالی ته څه فائدہ نشته دی کنه ځکه ورته څه وی امبای ورته وی فقال انبئوني ورته وی ما ته خبر راکې باسماء هؤلاء د نمونه د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچرته یی تاسو حق تر رسیدون کی حق تر رسیدون کی یی او په اجتهاد کې خطا کیږی نه نو ماته دا نمونه وخایي دا معنا مې ولې وکړه دا معنا مې ځکه وکړه چې سوال بیا راځي سوال دا راځي چې الکه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ نو څه شي کې رښتونی نو دلته جلالین چې بعض مفسرین هغه داسې یو ټکی لګی هغه ټکی دا لګی ان کنتم صادقین اټکه داسې لګي چې انهم مستحقون للخلافت فرشتو دا ویلو پزړه کې چې مونږه مستحق د خلافت یو مونږ سې یو مستحق د خلافت یا دا ټکه لګي چې ان کنتم صادقین فی ان الله تعالی لن يخلق خلقا اکرم منا چې الله تعالی به زمونږ نډیر زیات معزز مخلوق پیدا نکی خوش وي نو دا څه دي دا مخلوق اکرم نه پیدا کړي نو دا خبره نه ده دویم دا بل خبره چې ان کنتم صادقین انهم مستحقون للخلافه دا هم په الله اعتراض دا هم په الله اعتراض بل دا خبره په اعتراض کې راځي چې ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې نو ما ته خبر راکړي خبره خو ورنکړې شو نو چې خبره ورنکړې شو دروغجن شو دروغجن شو کلی نو دروغجن دروغ هم فرشتي نه وای نو موږ وای نه کنه تا د صدق معنی قران کې نه پیژندل نو ان کنتم صادقین که چرته یی تاسو حق تر رسیدون کی په دې خبره کې نو ماته دا نمونه وخی په کومه خبره کې چې د نمونه زده کولو کې که تاسو حق تر رسیدلی په دې نمونه زده کولو کې زده کړی وي نو تاسو ماته وخی نو دا سوال دا الله تعالی ورته وی قالو دوی سبحانك لا علم لنا پدی آیات کې مقصد سو پدی آیات کې الله جل جلاله هغه د فرشتو چې کم د حکمت پختنه کړي هغه حکمت وته الله تعالی ښکارا کوي آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی نمونه او خودل آدم علیه السلام ته معلوم شو یو کار وشو اوس دویم کار فرشتو نه پختنه کوي قالو ندی فرشتو وی سبحانك پاکی دا الله تعالی را د شریک فی العلم نا الله تعالی سره په علم کې څوک شریک نشته لري لا علم لنا لا علم لنا نشته علم مونږ سره الا ما مگر اغه علم را سره دی علمتنا چې تارا خود لري مونږ ته انك انت العليم الحكيم یقینا ته پوهه او حکمتونو والای دا د فرشتو جواب دی او دا د فرشتو اعتراف ته پس باندې په دې خبره باندې چې مونږ په علم غیب نه پوهیږو ښا مونږ په علم غیب نه پوهیږو الله مونږ په نه پوهیږو سبحانك لا علم لنا خجی اوس سبحانك پاکی دا الله تعالی د څه شي نه پاکی دا مقام د علم شروع د شریک په علم نه د دې وجنه امام مفسر د اول طبقه طبقات المفسرین چې تاسو ګورئ نو د مفسرین خپل خپل طبقات دي یو هغه مفسرین دي چې هغه تفسیر مدون نه لري هغه تفسیر هغه صحابه دي تابعین دي لکه هغه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود سیب دي دا مشهور مفسرین دي تابعین کې ضحاک ته مجاهد دي دغه رنګ قتاده دی او ورسره چې کوم دی نو سدی دی دام دی پوش کلبی دی دا وغیره دی یو چا چې تفسیر تدوین کړی دی نو په مدونین او مفسرینو کې امام المفسرین څوک ته ابن جریر تبری دی ښا ابن جریر تبری دا نو مفسرینو په اوله تک خلقو کې دی د در رائے چراشی نو هغه رائے چې کوم دی نو هغه منل کیږي ځکه چې معصوم تفسیر راوړي یو امام رازی رحمه الله دی ډیر لوی مفسر دی او ډیر خو قران حل کړی دی البته په تفسیر کې د رائے اعتبار څه دی هغه په دې درجه کې دی چې کچرته دی په یو رائے کې بیخي متفرد شنو بیا رائے اعتبار نشته دی امام رازی رائے لوی اعتبار نشته دی امام ابن جریر کې متفرد شنو بیا رائے له اعتبار شته دی ښا دا به دا سزا په ځای به دا مفسرینو ته پاتې او دا به پیژنې وسره غره ښا چې بیا کله تاسو تفسیر ګورئ چې چا تفسیر ګورئ پوه شئ سبحانك لا علم لنا نو امام ابن جرير وی سبحانك تنزيها لله تعالى من ان يعلم الغيب غيره هغه دا معنا کوي دا ښا تنزيها لله پاکي د الله لره نو نزه تنزيها خو شي مونږه پاکي بیانو پاکي الله لره من د دې خبر نه اي علم الغيب غيره چې داغه نه غیر بل څوک په غیب باندې پوي شي داغه نه غیر بل څوک په غیب نه پويږي ښا اوس خپل اعتراف کوي ویلا علم لنا مونږ سره علم نشته دی الله مونږ ته پته نشته چې د دې سيزونو څه نمونه دي الا ما مگر غره کشته دی علم تنا ته تا مونږ ته پوهه را کړی دا الله ته تا کوم را کړی دی هغه باندې پوهه په دې نه پوهه اوس پرې دا سوال دی سوال دا دی چې امتحان شروع دی امتحان چې ته اخلي کنه او چا ته کم شاګرد ته تا یو شاګرد ته سبق وکولو ابل ته دیونه کولو بیا دوړ نه امتحان اخلي نو دا ظاهر که خو سخکاری بی عدلی ښکاری الله ته من نسبت نکو پوه شو کنه په ظاهر کې دا بی عدلی ښکاری نو چې الله تعالی آدم علی السلام ته نمونه وکول فرشتو ته ولې نه لیکول نه دا وای دواړو ته په یو ځای باندې خو دي خو آدم علی السلام ذکرې دي پرشتو نه ذکرې نو سوال پیدا راځي چې وعلم آدم الاسماء الله خو چې آدم علی السلام ته نومونه وکول نو آدم علی السلام ته ځکه وی چې هغه ذکر کله کله سړی شاګردانو کې سبق خی کنه نو دې فلانی ته سبق وخور مطلب دا چې د ذکرو ادانو روس اعتباریا سے ناس پوه شو کنه نو بیا په هغه ځای کې داسې وای چې یاره دا سره ما دې فلانی ته سبق وکړ دا په دې اعتبار سره خبیا اوس دلته کې سوال پیدا راځي چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتي خدا روغ نه وای فرشتي خدا وای چې الله مونږ ته علم نشته مګر هغه چې تا علم راکړل چې تا راکړل پاغي کوي ګو الله خو چې تا نه راکړل پاغي نه کوي نو دا معلومی کی چې دې ته نه ور کړې نه جواب دا دې نه ور کړې د علم خودل تک داس چل شوی دی چې یو استعداد دی استعداد آدم علی السلام ته ور کړې چې هغه کې هغه باندې لوګه راتله نو هغه ته د ضرورت چې یاره د پس ځان مور کم دا ډوډۍ ده نو چې هغه دا ټکه واره د فورا یاد شو نه یې پوه شو کنه او فرشتو کې دا استعداد نو چې فرشتو ته خول نه غي نه پوي دل چې دا سوي پوه شو ډوډۍ څه شه نو وی خودل ورته خودل دي ورته خو هغه استعداد نشته دلته چې دوی وایي چې الا ما علمتنا مونږ ته هغه علم شته چې تا مونږ ته راکړی دی نو مطلب د تعلیم نه غدواړه خبرې دي ما تاسو ته وختي چې کم ټکه کړي واو پکار راغی کنه چې ما ته چې یو وحده او یو استعداد دی نو په آدم علی السلام کې وحی مو ته وشو او استعداد مو ته فرشتو ته وحی وشو خو استعداد پکې نو نه پوهیدل کې داسې دي لکه تاسو ته وسوې ما چا چې حج نه کړی حج چا نه کړي هغه ته دلته په کتاب کې د حج مسائل وایي کنه دا ټول مليان ما سره د سلور کسه په مليان ناس دي په ایمان نه تم شمول زما باندې ته ما اوس وخت نه کې د حج مسائل کیسه وګړه وړه ټول هم لنه راځي وجه دار چې حج نه کړي څوک چې حج تلال شي می سره وي او چغال ته واپس راشي هغه ته ټول یا کیول هغه ته ضرورت پیښ شي چې ضرورت ته پیښ شي هغه زده کی او چې ضرورت ته پیښ نشي هغه ته نزده کیږي نو دغه شانت کار وو دا مې تاسان مثال درکړو خو هغه منطقي او فلسفي مثال نه پکې ډیر دي چې مربع دا دا فلانه فلانه خو چې چاته ضرورت نه پیښ هغه څه زده کوي او چاته ضرورت پیښ شي هغه بیا څه زده کی په پوه شي نو دغه شان دي چې لا علم لنا الا ما علمتنا چې تا مونږ ته تعلیم راکړی دی په وحی او په استعداد دواړو سره هغه خو پویګو الله اوس د فرشتو خوراک سره هغه ذکر دی سره ذکر دی نو فرشتو د ذکر خیا دی یا قسم ذکر چې کوم دی هغه چې الله وخت کوي غیا دی کې وغه کوي لیکن دا زمون دا دا دغه خوراک ډوړی نه ده مړی نه ده نو هغه ته مړی نو خو هغه ته نه یادې دي دا چې موږ په سکه پوه شو نو دا شی د دې وجه هغه استعداد پکې نو ښا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دې دا نه بیا دا اهل زیخ خلق ماره ته وی بریلیان دات استدلال کوي چې وګوره یو علم ذاتی د الله دی یو علم عطایی دی خبر ورته دی نو علم ذاتی چې کوم د ټیک ته فرشتو ته نشته دی خو علم عطایی و تشتکنه وی الا ما علمتنا الا ما علمتنا نو دا علم عطائی دی دا دوی په غیب کې تقسیم کوي او په ماکانا او ما یکونو کې تقسیم کوي دوی وای دا الله او د نبی او د الله او د فرشتو ترمن د په علم کې فرق دا دی چې الله تم علم غیب معلوم دی نبی تم معلوم دی خدای الله غ ذاتی دی نبی غ عطائی دی فرشتو ته علم غیب معلوم دی او الله ته معلوم دا فر دغه ته دا الله تعالی ته علم د ماکان ما یکون است او فرشتو انبیاء ته است خو الله تعالی ته کوم علم د ماکان ما یکون دغه ذاتی دی او فرشتو ته عطایی دی من وای دا کم زینا وای دا دی زینا چې لا علم لنا الا ما علمتنا نو موږ وایو چې لا علم لنا الا ما علمتنا چې ته ته علم عطائی وای کنه دا لفظ عطائی وې دا بدعت دی دا څه دی بدعت دی سلف نه منقول سلف ته چې کوم دی خیر القرون ته بدی پوښوي د خیر القرون نه به تفسیر راخلی د سلف نه دا تفسیر نه نقل دا بدعي تفسیر دی دویمه خبره دا چې کوم دی وتعلم ما کان ما یکون راغی دوی چې وایي چې لا علم لنا الا ما علمتنا وایي پوه شو کنه نو الله ورته تعلیم ورکړو کنه خولی دی وکړه نه شي زون نمونه زده کړل زده نه کړل نو عطاق ورته وشو خو لیکن دا خبره چې دکړي خو نه لیکنه بل دا خبره چې علم غیب چې کله مخلوق ته الله تعالی د غیب رقم خبر ورکړي په غیب باندې اطلاق علم غیب نه کیږي بس دازیو وغیرہ ما تاسو حوالی درکړي بیا غټین کې کلم دا مسله ویله نو دغه معنی چې کوم دی لا علم لنا الا ما علمتنا او بل په دې کې د اخوی اعتراض هم دی چې دا خو استثناء الکل من الکل شو چې علم د ما کان ما یکون ته اخلي او ذاتی او عطائی او استثناء الکل من الکل کیږي لکه تو جاء عن القوم پوښ کنا الا كلهم ما ته قوم ټول راغی مگر ټول نو راغی پوښ کنا ټول راغلی خو یو نو راغی پوښ کنا ټول راغلی خو یو نو راغلی دا څنګه خبره لا علم لنا الا ما علمتنا دا وای نه جوړیږي چې توا چې ما کان او ما یکون علم ورته حاصل دی دا الله جل جلاله سره په صفت د علم کې څوک نه شریکيږي هغه که ار څنګه وي دا د هغه ذاتی صفت ته په صفت د علم یعنی غیب او دغه کې ما کان او ما یکون کو سره څوک نه شریکيږي انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پویا او حکمت والای بل په دې سره بل مسله معلومه شوه لا علم لنا الا ما علمتنا فلاسفه ځان ته یو مذهب جوړ کړل فلاسفه وای د فرشتو په علم کې نه زیادت راځي او نه نقصان راځي ولی وای سورته صافات یو سلسلور شپې ته کې راځي ها ال ترازی سورته صافات د 20 مې پارا کې 164 کې راځي دا خبره چې کوم دی چې توا چې راغی په علم کې اضافه نه راځي دا دا یاد کېدل دا یاد کېدل لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ ته علم نشته مګر چې تیر اتراکی چې الله ورته ورکی بیا په هغه علم باندې فراشي علم راشي علم څه شي بیا راشي نو ګوره فرق راغی کرانه دا رنګ فرشتو ته مخکې پته نه و چې آدم علیه السلام کې نقطه د خلافت صدا روست بورته معلومیږي چې او نقطه د خلافت داو نو دا وګوره دغه چې کوم په علم کې اضافه را لکرانه لا علم کې اضافه راځي نقصان راځي دا راتلی شي دا خبره غلطه ده چې راځي کوي او عقول عشره ته جوړ کړی دي وای دا عقول دي کنه دا فلاسفه ملائکه ته عقول وای دا بالکل باطل اصطلاح ده مونږ وای چې نه دا عقول اصطلاح اسلامي نه ده اسلامي اصطلاح دا چې ملائک دي د الله تعالی رسولان دي مخلوق ته جسم دي نورانی دي پوښتنه یې تشکل بیا اشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنث بس دغه مخلوق ته ښا انک انت العلیم الحکیم یقینا الله تو العلیم خپوی ته پوی الله تعالی تا ته علم دې مونږ ته علم نشته دا خو اقرار وکړو او الحکیم والله تعالی ته حکیم حکمت والای څه حکمت ته حکمت دې دا دې چې الله ته چې چاته علم ورکې نو بس هغه ستا خوښه ده الله آدم علیه السلام ته دې ورکړی دی مونږ ته نه دی راکړی دا ستا حکمت دی ښه ګوره قوافي الآیات څه دي دا پکې بل ټکی واورئ قوافي د آیاتونو فواصل الآیات ورته وایي که نه قوافي خو په شعر کې استعمالېږي فواصل الآیات چې آیات په کوم ځای ختمېږي د هغې خامخا د هغه آیات سره مخکې سره به ته مناسبت وي ګورې ښه داسې نه چې ګنې مطلب دا دی چې بس دا په کوم ځای کې تا العلیم الحکیم وي په کوم ځای کې العزیز الحکیم وي اعرابی تلاوت کولو وی ویل والسارق و نا دا بل کس تلاوت کولو والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم دا سی د غل سړیو د غلی خزنه لاس کټ کای د پاره د عبرت څه چو کنه او سب سیوی الله تعالی بخون کې مهربان دی دا چې ویلی عرب باندې چې سړیو عرب هغه ورته وی دار د آیات ته خطاو دا آیات تا خطا وي دا آیات بیا وایي چې بیا یې ویلو هغه جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم چې دا وی اوس ته صحیح وي هغه ته وی ته قران زده وی نه ما قران نه زده نو بیا ولي و دې دا کې سړی غفور رحیم لګین حالت ته لاس کټ کې پوه شو کنه او دلته وایي چې مطلب دا دی الله غفور رحیم دی دلته کې لګي دا چې د قوت او دغه خبره نو عزیز الحکیم زور اور دی حکمتونو والا دی زور دا غره چې مطلب حکم کړي چې لاس ته کټ کړي حکمت په دې کې چې ولې لاس کټ کړي پوه شي په دې حکیم مغزات ته دا دغه حکمتونه نه پدې ته نه پوي نو دغه شانت انک انت العلیم او الحکیم حکیم دی الله تعالی حکمتونه دادی چې آدم علی السلام ته علم ورکو فرشتو ته دغه علم ورکړو او په دې باندې هغه سوال هم دغه شو چې څوک دا سوال وکړي چې هغه صحیح شو په آدم علیه السلام کې خو نقطه د خلافت اوس ته معلومیږي چې څه شو علم شو علم نقطه د خلافت څه شو علم شو خو دا خبره ده چې دا علم الله فرشتو له ولې نور کول چې هغه نه خلیفګان جوړ کړي نو جواب دا دی چې الحکیم غلې کینا حکمتونه د الله تعالی دي په دې کې ستانه چلیږي چې توای چې ولي پوه شو دا دغه کار دی چې هغه د آدم علی السلام نه خلافت ورکولو او فرشتو ته نه ورکولو دا دغه کار دی ښا دا جواب شو یو خدای د انسان یو نه پیدا کول قال قال یا آدم وان بهم باسمائهم اوس جواب دا دی قال یا آدم الله وی اے آدم ام بهم باسمائهم دو خبره وشوي یو خبر آدم علیہ السلام ته علم حاصل فرشتو ته علم نشته ده دغه علم ورته نشته ده اوس درې من ابتدا ده چې فرشتو ته په دې خبره علم راشي چې آدم علیہ السلام کوی دی دو خبرې کړه تا ته نشته معلومات د تشتره تا ته داشته چې د تشتا نو دا دا درېمه خبره ښا دا د ابو سفیان په قول کې راځي کنه ابو سفیان د جاهلیت په وخت کې تلو دغه تا هرق دا دغه خواتا او مسلمه خواتا مسلمه الکذاب ورته وی دا تاسو کې کوم پیغمبر راغلی دی ابو سفیان لا ایمان نه وراوړ وی دا تاسو کوم پیغمبر په تاسو کې راغلی دی څه وایي هغه وی دی وی چې په ما وحی راغلی دا الله تعالی وی څنګه وحی ده چې دا خبره وکړه ابو سفیان ورته وی والله قسم په الله انك لتعلم یقینا تا ته پته ده اني اعلم انك تكذب پوښ کنه قسم په الله چې د مطلب یو خدا دی چې دا دروغ وایم په ځان پوي ٹھیک شو کنه یو دار چې د دروغ هم تر باندې پوي یو دای چې د دروغ ویم او تر باندې ز په دین پویم چې د په ما پوي چې د دروغ ویم پوه شو کنه ابو سفیان وته وی قسم په الله تا ته پته ده چې ز پتا پوي ما چې ته دروغ وای تا ته پته لګي دلته کې دا شو چې یا دلته کې الله تعالی اوس فرشتو ته دا علم ورکړي چې فرشتو ته پته ولګي چې آدم علیه السلام ته پته لګي چې آدم علیه السلام ته پته لګي او ته د علم شته پس د زمکه په تدبیر او په نظام باندې پویږي قال الله ورته یا ادم او ادم ام بهم باسمائهم یو چې حرف ندا کم دا کراله د نبی سره با هر ځای کې سوای صلی الله علیه وسلم او علیه السلام خو یو د حرف ندا په ځای کې بنوای ښا دا منقول نه دی ګوره معصور نشان نورشاه سے فیض الباری کې لیکلي دي چې حرف ندا کم دا کراله الکوثر علیه السلام او صلی الله علیه وسلم نه جوړي خو څه کې چې الته مخاطبای نو بیا به ته وا چې یا آدم علیک السلام ها دا منقول نه دی معصور نه دی په دې وجه باندې یا آدم اے آدم موږ د کمانو کما تاسو وایي چې ګل بیا ده بده اے آدم ام بهم باسمائهم خبر ورکه دی فرشتو ته باسمائهم په نمونه د دې سيزونو باندې دلته وته داس نه وایي چې علمهم اسماءهم د دې نمونه ورته او خایه ولې فرشتي بیا نشي تکوله استعداد پکې نشته لري ضرورت وته نشته لري نو بیا لفظ تعلیم رانه او لفظ د امبای بیا راوړ خبر ورکه خبر ځکه فرشتي ته ګټه نشي پورته کولی او نه تکولی شي ام به هم خبر ورته ورکا بیا اسماءهم په نومونو دي سونو باندې فلما امباهم نو هر کله چې خبر ورکو ادم علی صلوات و سلام دی فرشتو ته بیا اسماءها بیا اسماءهم په نومونو دا غسیدونو باندې هغه مسمایات ارتي ورته وقول چې وی خول ورته بعد وی دایو تعاملن وقول بعد وی قولا یقول لسانن ورته وی دا دا شعر د دې لپاره پکار راځي بعض وای نه پوښي سمې چې کوم دنه دغه وکړو غړې واغدل پوښي ورته چې کوم دنه خمه زیدار وخه کټ کړه او دغه کې ته باندې کا پکټ وای کې دې خاطر ډوړې پخه کړه او کې خو د دواړه راوای غستل او آدم علی السلام چې کوم د نوغه ورته خو لاملن وی دا شي نه دي او یې ګورې وته دې خپل تاسو خوري نه خوري پوښوي خاص نه خوري نو داسې او خداسې ته تیاری د دینه دای نمونه دي دای فائدې تاسو ولیدل چې ویلیدل نو هغه ویل او هو دا خو رښتیا خبره ده د دې موږ ته دغه نو موږ ته ځکه اندازه نه لګیدل نو بعد وی عملاً ورته دا وکړل چې ته ته وای چې خبر ورکا په نمونو د دې سيزونو نو پښتو کې ته داسې پښتو وای داسې معنا کوا اے ادم خبر ورکا دوی ته هر کله چې خبر ورکا دوی ته بیا اسماءهم د نمونو د دې سيزونو نو ورکو نو قال علم اقول لكم فرشتي پوه شو چې اوهو د دوی علم راغه په خپل ځانونو باندې چې موږ سره علم نشته چې موږ سره علم نشته او په آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې علم راغې چې د سره سشته دی د سره علم شته دی پوه شو کنه علم به علم آدم راغې نقطه د ترجیح ورته شو معلومه شو عمر رضی الله تعالی عنه به مجلس ته مشورې ته ابن عباس رضی الله تعالی عنه راغوښتو چراغوختو به نو ابن عباس سے باندې صحابه اعتراض وکړو نو مشران صحابه او بدریان او زړ زړ بډاګان وی چې داسې واړه واړه بچی خو زمونږ هم شته کې شورا ته راولي بیا چې مونږ هم راولي عمر رضی الله عنه ته نه خیر دې کې فرق شته بل اورست شورا جوړه شو سوال وکړو ابن عباس سے پاسے هغه پاسه کشرو ټولو کې کشرو پای سولې دې څه سوای وی جړل او دا غینه مستویل وی فيه نحو رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې کې د رسول الله د وفات ویر دې جړل پوه شو وی څنګه وی هغه داسي چې الله ورته وی چې نصرت راغې فتح را ل دین غالب شو نو فسبح بحمد ربک واستغفره تسبیح تحمید او استغفار کوا نو تسبیح تحمید او استغفار سره کم ټیم کوي خو بس ډیوټي دی پوره شو واپسی په استغفار سره صحیح شو نو هغه ته وی چې د دې وجه نه ما دې په شورا کې کینه صحیح شو دا الله تعالی نو الله تعالی آدم علی السلام فرشتو ته وکړو چې ولې مخالفت ورکول وی زکه چې د سده فلم ما باهم باسمائهم قال الله ورته وی علم اقول لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په پټو سیزونو د اسمانونو باندې ول ارض او د زمکه باندې واعلم ز پویګم ما پاغه باندې تبدونا چې تاسو ښکارا کوي وما کنتم تکتمون او هغه سيزونه چې تاسو پټوي چې تاسو سخت کار کوي او څه پټوي دغه ټول ماته معلوم دي دا نقطې زپوي زپی جنم ماته پته لګي چې په دغه نقطه د خلافت سره تاسو نقطه د خلافت د پاره تسبیح تحمید تقدیس پیش کو فقط تسبیح او تر تسبیح اول نه دي ښا پوه شو کنه په دې کې نور استعدادات دي نور استعداد په پتا کې وینو هغه لپاره بیا وړاندې کیږي حکومت پر دستی کیږي حواله کیږي په ټولو صحابو کې د ټولو صحابو نه بزرګ صحابي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ټول نه زیات غریب ډیر زیات تقوا دار او د تقوا په هغه باندې سره غل انتها راغلی او د ډیر تقوا د وجنه بیا دا خبره کوله چې وی زکات څه دی زکات چې کوم دی دا چې کم خلکو باندې زکات راځي وی دوی د آخرت کې څه ورته الله پاک سزا ورکړي دی ولی ځکه دوی مال خزانه کوي نو مال خزانه کول چې کوم دی په دې باندې الله پاک دې سزا ورکړي هغه کعب الاحبار ورته وی هغه تابعی هغه ورته وی چې حضرت دا خو دین چې کوم دی يهودیت ډیر سخت پاره کوم دا خبره داسې نه او ته واچ اسلام کې نو زکات چې سړی ورکې د زکات نه دا خزانه نه ده غوسه شو ته غل شي يهودي ته پڅ کوي او يهودي اول يهودي بیا مسلمان شو غل چې ته پڅ کويږي اخیری هغه سره سختي او گزارې په کوله منډه مسیواله هغه خطا عثمان رضی الله عنه په املا باندې وواله ډیر زیات تقوا دار وخا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په شان کې قسمه قسم پیشنګوي هم کړی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې کله والیان جوړول نو هغه وته یا رسول الله مونږ ته والی نه جوړ چې امارت مونږ ته ذمہ داری مونږ تم راه کړه نبی اسلام په لاس کې خدو یا ابادر انک ضعیف پوښی ابو ذر ته کمزور خدا کار نشي دا مطلب دغه انفرادي تقوا ځان ته دا نشته خو لیکن د نظام چلول چې کوم دي کنه هغه ځان ته وتر رسي نو فرشتي نو سبح او نقدس او نحمد او غټول غوړان دي کړل خو الله تعالی نه نقطه د خلافت دانه نقطه د خلافت په دغه نظام پویدل دي په دې وجه باندې علما کرام دې دا کې لیکلي دي تاسو چې کله قرطبي وګورئ په دې باندې خلافت کامیاب بحث بهترین بحث کړل کله قرطبي ګورئ بیا تفصیلی بحث هغه کړی او بیا هغه په دې ځای کې ویلي چې علم دی د نقطه د خلافت لپاره سره بنیادی شی وی علم دی ګوره ښا په خلیفہ کې به علم موجود وي او که علم نه نو مشیران خو بیا د علماو نه خامخا سره وي او بیا یې وسره دا خبره کړې ده چې منشور به قران او سنت وحی وي پوه شو کنه وعلم آدم الاسماء كلها پوه شو منشور به سوي وحی وي هغه به وحی باندې بچیږي او طریقه به وی قتال فی سبیل الله ال تاسو قرطبی وګورئ تفصیلات هغه ذکر کړی دي خجی اوس دوی په دې خبره باندې چې کله داغه علم ثابت شو نو داغه وجه ترجیح ثابت شو نو الله ورته وی چې واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون زه پوېږم پاغه سبان چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او چې تاسو پټاوي دوی څه پټاول فرشتو دلته کې بعض راچوي دی پټول هغه خبره چې وختي ما تاسو ته وکړه چې دوی په ځړه کې دا کول چې یاره مونږ د آدم علی السلام نه زیات مستحق یو خلافت بعد یو ټکی بعد بل ټکی دا ټکی راوړي ابن عتیه وای چې نه نه نه دوی نه پټول دا خو چې دوی داسې پټول دا خو بیا فرشتو باندې اعتراض راغی فرشتو دا کار نه کړی دا کار په دوی کې یو سړی وخا په دوی کې یو سړی او دا غسنو ابلیس هغه په دوی کې پاندې هغه چې کوم دین هغه په ځړه کې دا خبره څه کړې و پټه کړې و چې یارا زه خلیفہ وې دا د دې زلایق دی نه دی نو دا تکتمون چې کوم دا صيغه خو د جمع رااله اخو مفرد وای دا کله کیږي چې په قوم کې وسړی دا کار وکړي کنه یو کما قل سړی را پاس یغه ولګیو په بل قوم کې مړی وکړي خلک یې موږ فلاني قوم مړی کړی پوه شو کنه نو فلانی قوم خو نه کړي دا خو دا یو کس کړي خو لیکن دا خبره ده چې بس بیا خلک هغه قوم ته نسبت کوي نو په دې وجه باندې وشي بعض مفسرین لیکلي چې نشته دې دمر تکلفات ته ضرورت پوه شو دا الله تعالی دا نه چې دوی خامخا یو خبره پټه کړي دا الله تعالی اصلي ته وی چې واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون چې تاسو څه ښکارا کوي څه پټوي دا غي ماته پته ده خارج کې ماته نورم پته شته نو سشته دومره لوی تکلفات کې چې خامخا ته ځان داس یو ځای ته ورسه چې بیا عصمت ته انبیا او یا عصمت ته ملائکه پای کې مجروح شي هغه مکوا وایز قلنا للملائکه تسجدوا تر دې پوری آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو اول فرشتو ته ویلي پیدا کوم فرشتو هغه سوال بیا آدم علی السلام الله تعالی پیدا کړو بیا نقطه ترجیح د خلافت هغه چې کوم دی هغه پکې او واچول چې علم بیا دا غي نه پس کوم دی آدم علیه السلام هغه علم هغه نقطه د خلافت فرشتو تم ښکارا کړ عملی چې کله ښکارا شو نو اوس دا غي نه پس خلافت ورکړي وایذ قلنا للملائکه تسجدوا او دا غسلورم انعام دی په دې دریو آیاتونو کې مقدمه ودیتا دا اوس تاسو د دعوی د اثبات لپاره اعبدوا ربکم عبادت تخفل رب کوي ولی یوازې بندگی غلا خاص کوي لانه امر بالسجود الى ابيكم ادم زکات هغه امر کړو تاسو د نیکو ها تاسو اوس پسې د باندې تاسو نیکه آدم ته هغه امر کړو نو چې ګور هغه در باندې دومره انعام کړی دی نو چې دا دومره انعام در باندې سوکو کی کنه او بیا چې مخړې هغه طالب او چنه سو چې هغه چني وته وی چې هغه خزمه دلته کې نو هغه ته چې و طالب سره چل دی چني ولې دی پوه شوې دلته خو ډوډۍ واپیرا چای واپیرا سبق واپیرا بیا چرته دې کافر پوه شوې نو دا دا څه چې مطلب دا دی چې ما در دا دومره وکړل چې تاسو بابا ته ما دا ټول فرشتي په سیده واچولې چې چا و نکړه هغه مې وشړو او تر علي ترم د غیر الله عبادت کې د بل چا ته سیده لګي پوه شوې نو بل څوک ستانه په دې مخلوق کې اوچت چې تاغه ته سیده لګي ته ملګوا اوس واذ قلنا للملائکه کله چې مونږ اوې ملائکو ته دې ځای پورې چې کوم نعمتونه او یا د دین باب چې کوم نعمتونه غو ذکر کړي په آدم علی السلام باندې دا څه په نسل دغه باندې نو غټ نعمت په کې سجود او توبه ده لیکن دی په مینس کې نور نعمت مشتخغه برازي یو څه شه دی یو داد چې استخلاف ته آدم علی السلام یو نعمت دادی خلیفہ جوړ کړ دویم تعلیم الاسماء دی دریم امر بالسجود دی سلورم چې کوم دی سکونت ته په جنت کې پنځم نمبر چې کوم دی نو د یو د ټولو خوراکونو اجازه ته ولا منها رغدن حيث شئتما شپږم چې کوم دی دا یو خاص ونه نه چې هغه دې ته نقصان ورکولو دا غي ونه نه منع کول دي وم چې کوم دی د آدم علیه السلام د توبې الفاظ د کول او د هغه قبلېدل او اتم چې کوم دی الله تعالی امر بالهبوط کړی دی دام نعمت ته برابر شي کا چې لاندې کوش شي او نه هم چې کوم دی نو امر بالهبوط للتشریع چې تشریعي امور د پاره کوم شي دا ټول انعامات نه انعامات په اصل کې په دې باب کې ټول ذکر کیږي خو موږ ته غدوا غټ چې کوم دی نو غره خلو و اذ قلنا للملائکه مخکی و اذ قال ربک وی که خیال کې مرادی او دلته کې اذ قلنا وی ولی الته ما تاسو ته مقام د تربیت ته پیدا کول دی بیا غته علم ورکول دی بیا دالی بیا دالی یا تربیت ته کنه نو رب د تربیت سره مناسب لګیدو دلته اذ قلنا وی قلنا ځکه وی چې مقام د عظمت ته نسبت د نافع کوم د الله تعالی ته ښا صيغه جمع متکلم د الله د پاره استعماليږي ولې د جمع متکلم د الله د پاره استعماليږي نو په دې ځای کې د جمع متکلم صيغه د الله لپاره استعمالي کې بعد ادبا بعد احتراما مونږ وای نه ادبا او احتراما خو خود استعمالي کې با لیکن دا خبره ده چې بس دا څه شه دې دا د صفات نه دي او کما یلیق بشانه تعالی دا الله د شان سره بس دغه چې غره ځای متکلم کم ځای مناسب اخکاری التا غروړي کم ځای چې ورته مفرد مناسب وي هغه ځای کې هغه راوړي په دې پويږي څوک الله تعالی مونږ په نه پويګو چې دا جمع چې په کم ځای کې راوړي ولې راوړي او کم ځای کې البته مونږ به حکمتونه بیانو حکمت دې دا کې دا دی چې صيغه د جمع راوړه ولې راوړه مقام د عظمت ته عظمت ده کنه سدی امر کیږي امر چې کیږي دا د الله تعالی د تعظیم د وجه نه منل کیږي امر نو الله تعالی د عظمت مقام دی په دې وجه باندې چې دغه راوړه کول ناس غل جمع متکلم راوړه په کوم وخت چې مونږ وی للملائکه ملائکه تا اسجدوا لآدم سجدوا کی آدم علیہ السلام تا په دې سجده کې اختلاف ته چې دا قبل الاستخلاف ته او که بعد الاستخلاف ته امام شهیر ابن کثیر رحمه الله لوی مفسر دی هغه وای دا سجده چې دا بعد قبل الاستخلاف ته خلافت نو ور کړي او مخکې مخکې سجده ور ورسته خلافت ور کړي پوه او هغه خپل یو دلیل پیش کړي یو دلیل دا پیش کړي چې سورته حجر کې راځي سورته حجر تاسو راواړوي پاغه کې دغه 28 29 30 آیاتونه چې وخت تاسو دا کړ هغه وای دا مخ کې ده سوال لسمه سپاره اٹھائیس انتیس تیس سجده کوونکو ته پریوزي وای ګوره چې څنګه برابر کم نو بس سجده وکي استخلاف لانه نه شوي او دغه وشو مونږ وایو نا سجده چې کوم دی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته کوم امر شوی د سجدي هغه بعد الاستخلاف بعد الاستخلاف کم ځای نه معلومی کی دغه ځای نه معلومی کی چې وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی آدم علیه السلام ته نمونه وکړل کنه بس داغه نه پس نظام داغه تاوالش نظام هغه تاواله شو ابن کثیر بل دلیل دا نیسی چې نه آدم علیه الصلاۃ والسلام وګوره جنت ته لاړو جنت نه پس بیا راغی خو شو کنه مونږ وای جنت ته تللی دا دغه تللی تکریما تللی ګوره ښا دا نو چې آدم علیه الصلاۃ والسلام مخامخ په جنت کې ټول عمر و دې بنراوته دا الله تعالی راو باسلو بیا هم ځکه چې دته خو ویلي انی جاعل فی الارض خلیفہ خلافت باندې پزما کې چلے په جنت کې ونه چلے خو چې کنه بعد خلک وای کاظم علیه الصلاۃ والسلام دانه نو خور دې موږ جنت کې ناس وته جنت کې ناس وي تا ته ول نه ویلو چې انی جاعل فی الارض راضی بزما کې نو راتلی واسم راتلی دا جنت ته چې ورغلی و دا د میلمستیا لپاره خلیفه جوړ شو اوس ورشي لږ اکرام وکړي پوه شو کنه نو پروتوکول پروتوکول هغه لږ لاړو چې یو سوره د الته تیر کی کنه اوس زمونږ دا چې صدر شي نو دا چرته لاړ شي د امریکې پوه شو کنه دا لاړ شي دغه ته چکر وو سوئزرلند ته کسه شي هغه ته به چکر وو الله تعالی آدم علیه السلام ته چکر ورکړ چې ورته جنت کې وګرځا دا خلافت تر دې دا د پاره د رسول ته د خپل مقام او ځای چې کوم دغه معلومه دیمه خبره په دې کې دا ده چې دا دې کوم ابن کثیر استدلال کوي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي چې دې برابر کوم روح پکې پکوه ما نو فقعوا له ساجدين سجده وتکوي مونږ وایو دا امر تعلیقی دی دا امر سره تعلیقی دی او هغه امر چې کوم الته د ملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس بقره کې او نور آیتونو کې هغه تنجیزی دی تعلیقی دی ته وایي کنه چې لکه فلان کې را روان دی نو چې راشي نو دا خدمت ته وکړي او تعلیقی امر کې دا ضروری نه چې خامخا چې دراتلو سره دې مګه کار وشي صحیح شو کنه لکه زه تاسو ته وایم چې مطلب دا چې ملمر روان دی خو چې راغی نو مړی پی ډوړی پی وخراو پا غریب چې کوم دنه پاته بجې را ورسېدو و بجې را ورسېدو او تا ته ډوړې خې چې مې مړ ډوړې خورم خو چې تیار دی راوړې هم وخت نه تیار کړې وا ایو دم غریب لا ناس نه دی اته وای چې نه ما ته ویل چې راوړې چې هغه ډوړې ورکوي پوه شو کنه او بس چا بلا خورې هغه وای چې نه خدای بنده اورېګه دلا موړې مو چې چا اوس کړه ناشته مې کړې ته څه کې نو دا سړي دغه شانتي د دې مطلب داوی چې هغه راشي ساوی ساشي او به په اوسکا چای په اوسکا به پروست مړی وکړه صحیح شو نو دغه شان ترتیب دی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی وی چې پیدا سویته چې زی برابر کوم ورفعت فيه من روحي بیا په روح پکوما نو بیا به سجده کوي بیا به سجده کوي او سجده د اند چې څنګه بس هغه پاسه تاسو په سجده پریږدي نه نه بلکې چې مطلب هغه ته ځکه استخلاف دا دوره مسله پکې مینس کې تیر شو تعلیم الاسمار هغه سره هغه سره هغه چې د علم پته دي ته ولګي د کله خلافت مستحق دی ولته دی ملاو شو دته ملاو شو وی خا اوس چې خلافت ته ملاو شو نو سه اکرام وکي پوه شو کنه سرکاري پاره ته وکي پوه شو کنه نو هغه سجده ورته ها دا داسه پیدا سوې ته نو پخته پی مې وروي خجی بل دغه آیات عمل لري کوي تاسو بل سوال پدې کې دا راځي چې دا ملائکه سجده کړي والو بعد وی او قرطبي وغیرہ هم دا راغسته دي هغه وایي چې ملائکه سجده کړي وا نو د ځمکه ملائکه سجده کړي وا د اسمان ملائکه ته دا امر نه دی شوی نو په دې باندې چې می سه برت کړی هغه وایي چې نه دا خبره غلطه ده تاسو ګورئ په دغه آیات کې په رسو سوې فسجد الملائکه كلهم اجمعون دې دومره تاکیدات تو ورسړیا سیدا وکړه ملائکو ټول په جمع باندې ټول سیدا کړي دغه اسمان او زمکه پکې نشته دا فرق پکې نشته نو دغه سوالم پکې حل شو حجی فسجدون دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه لکن ابلیس لم یسجد استثناء منقطع صحیح شو کنه ابلیس سجده نه کړه ابا ابلیس څه کار وکړو ابلیس ماخوذ ده د ابلاس نه ابلاس نا امیدی ته وای د د الله جل جلاله د رحمت نه سده نا امید ده په دې وخت ابلیس چې کوم نه هغه ویل کیږي ها خدا ابلیس وسوک او دا وسنګ چلی دا رستو وایو ها خود دی ابلیس انکار ترتیب د بیانې اول کې وی چې ابلیس سده او نکړه غوړ سده نه نکړي نو چا وی چې سده نه کړي نو کې دې شي چې دغه ټیم بس اوسګار نو فارغ بنو نو الله وای نه نه ابا انکار وکړو چې نه کوما نو چا به د دې وجه نه به نه کړی چې کنه یو ز الله ته سجده کوم بس بل چاته نه کوم پوښوي نو ډیر زیات توحید د پکېو نه د دې وجه نه به نه کړی الله وای نه نه دا وجه نه واستکبر ځان لوی غنو ځان لوی غنو ځان یې لوی وګڼو نو چا به وی چیرې په حقیقت کې خو بده دا سه لوی سړی وونو الله وی نو وکانا من الکافرین دی خو د کافرونه دا کافرو د کفر د وجنه دا سیدنه نه کړي خو څه کنه دا دغه وت ذکر کو اوس دا دی دلته سوال دا دی او سوال خدا کیږي که تاسو خیال کړئ مشهور سوال کیږي وای چې امر چاته وشو فرشتو ته وشو او ګناګار ابلیس شو چې څه دیو نکړه نو ابلیس ته امر نه شوی ابلیس ته امر نه شوی ولی ابلیس ته امر نه شوی ابلیس ته امر شوی دی څنګه وګدی وګدی قصې مکه قران ګوره چې قران القران يفسر بعضه بعضا قران بعض د بعضی تفسیر کوي چې کله سورته اعراف ته لاړ شي کنه او الته ته وګور ان شاء الله تعالی نو تا ته خپل پته ولګي چې ابلیس ته امر شوی دی کنه لري شوی ها بار علی ها بار نمبر یا تراو قال ما منعك الله ورته وی او ابلیس اس شي منع کړی ته الله تاسو جلا چې تاسو دو نکړه اذ امرتک پکم واقع چې ته ما حکم وکړو حکم ته کړل کني نه کړل نو دا دلته کې بعد مفسرین عجیب طرز ذکر بلته مفسرین دا الله تعالی لوی اولیاء دي په بعض وخت کې داسې عجیب تر دي وبن خلی وبن خلی دا پکې داخل شو داخل نشو داخل شو داخل نشو نه امر ورته شوی دی کنه یار بس دا قرآن ویل دي کنه بس چې قرآن وی او دا قرآن په حال کې موږ ته قرآن بهتر دی اذ امرتک ورته ویل مار ته امر وکړه تا ته مې تا ته خالص ته مخاطب صغیر اوله مفرد ته تا ته امر کړی نو دا دغه وکړو اوس جدو ل ادم الته په بل ځای کې هغه تم امر کړی دی بس دا خبر اخلاق فسجدوا لله ابلیس بل خبره دا ده چې دغه قصه د ورسره چې ابلیس دا طریقه ده خلک وای کنه چې امرت اخوتی عربی کې دا طریقه وای امرت اخوتی فلم یطیع فاطاعونی الا عبدی ما خپل ورونو ته امر وکړو نو ټول زما خبره ومنله خو هغه غلام مې ونه منله نو غلام خو ستا ورور نو غلام خو نه ورور خو نه غلام کیږي پوه شوې خو لیکن دا مطلب دی چې دته مم کړو دته مم کړو دې پکې ور داخلو خو لیکن دا خبره ته دا خبره ونه مانل نو کله اکتفا وشي بعض ذکر کې او بعض ذکر نه کې په دې کې الله تعالی ابلیس ذکر نه کړو ځکه امر یې نه منل نو په مقام د امر کې ذکر هم نه کړو چې ورک دي شي دې پوه شو کنه دې د امر دې ماده ته امر وکړو د د امر چې کوم دنو هغه د دی وجنه ذکر نکړو اوس د دوی ادم په سجدو الا ابلیس بل خبر دار چې ابلیس د سو کیارا ابلیس و چرتا او ولته سکول په اسمان کې بعد وی ابلیس چې کوم د فرشتو نه ډایرک ا قرطبی دا رائے جمهور را پوه شو کنه لیکن په دې باندې نور مفسرین سخره دونه کړي چې نه ابلیس دا د فرشتو نه نو بعض وی دا د سو د جناتو نه د چانو د جناتو نه سورته کهف تاسو راواړه وی 50 نمبر آیات قران کې تفسیر ګورئ قران به تاسو ته حل کوي ها نه بدورا وګدو قصو ته نه دغه کیږي مجبور کیږي وایس قلنا للملائکه یاد کا پاوا کې چې موږ وی ملائکه تا اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علی السلام تا فسجدون سجدو کې الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه کان من الجن ودا ابلیس د جنات د قبیلینا ففسق عن امر ربه نووت د الله د حکم نه بهر افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو دا څخه دلته کې وی فکان من الجن ځکه حسن بصری وی او خو سختی کړی دا هغه خو البته چې چا قول کړی دی هغه ته موږ دغه نه وایو غریبانان خطا شوی دی اجتهادي خطا ده خو هغه وایي لعن الله الله دې لعنت وکړي علا من قال پاغه چا باندې چې هغه دا خبره کوي چې کان ان ابلیس کان من الملائکه چې ابلیس ته ملائکه نو ويقول الله تعالی الله هو چې کان من الجن دې خو د جناتو نو دا خو جنیو بیا څوک پکې دې طرف تراشي چې نه دغه جن د ملائکه نه دغه جن د چانو د ملائکه نه مونږ وای نه دا جن د ملائکو نه نو تاسو وګورئ ملائکو کې اولاد شته دی نشته دی ملائکو اولاد نه کیږي دی پسې پایات کې سوې افتتخذونه آیا تاسو جوړوي دا ابلیس او ذریته اولاد ددو اولیاء دوستان او کارسازان هم من دونی غیر زمانہ وهم لکم عدو او حال دار چې تاسو دشمن دی دا اولاد شته کې نشته دا له وګوره وذریته التبرات سورۃ دغه کې راځي انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم د او د اولاد د قبيله دا تاسو د هغه ځای نه ویني چې تاسو نه ویني په دې صورت کې مخکې یو دغه کې صورت عراق کې وځای کړي نو دا سره دی انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم معلومه دا شو چې دا جن چکم دې دا بیل دې او بل راځي بلکانو فرشتي به وایي چې الله تعالی فرشتو ته وایي التبا راشی کنا چې سورته سبا کې برازي چې تاسو د دست دی په دغه انسانانو تاسو عبادت کول نو هغه وی بلکان یعبدون الجن نه زمونږه عبادت نه کړ بلکې جنات عبادت کولو فرشتي وای زمونږ نه لیکل د جنات یې کول نو که جنات دغه جنات ته دغه نه وو د فرشتو نه وو نو بیا خو به ویل چې او په مونږ کې دی یو قبیله کړه دی پوه شو کنه نو دا ابلیس دی او ابلیس چې دی دا بیا د جنات نه معلومه ده شو خنو چې ابلیس د جنات نه دی دای نکره باندې خلک وای نه جن نکمارته وای نکې څوک ته جام نه جام پوه شو کنه او جان بابا یې نکړي ښا دا د ابلی دغه د جناتو نکړي دی خو په دور رابع دغه کې پیدا شوی دی دغه قبيله کې پیدا شوی دی خنو بیا دا دغه چې ابلیس دی بیا پر پاسمانونو کې سکه نو دی کې بیا اختلاف دې کې بعد وی چې یاره دا قومندان وي پخوانه قومندان او بعد خدای لیکي وای دا زور قومندان خراب شوی دی څه چل کول دی قومندان سه وای قومندان سه تاسو چل کړو چې دا اصل کې چې جناتو قران چې کنه ګډ وډ شو نو وای د جناتو سره جنگ کول فرشتي راغلي قومنده د پلاس کې و په شي نو غوي په دغه ځای تر سوال چې دا وای دغه د کابل مجاهدین دي خو لکه دا خبره ده چې دغه قول والله اعلم صحیح قول دا دی چې دا چې فرشتي کله ځمکې ته راکوزي شوي نو فرشتو چې پزما کې د جناتو سره جنگ شروع کړو نو د جنگ په دوران کې جناتو زغلول مړې کل سو سي باندې سي و شړل دې پکې باندې شو چې دې باندې شو نو د فورن وې زه مسلمان ما خو ته بعد او زه خو دې کارونه کې نیم پوښ وی فرشتو ته خدا صحیح درازه دا قیدی ځان سره برابر وته ها بعد وای چې دا فرشتو استاد دا کوم تاسو اوري دي دا په ګډه خلک وای نه نه فرشتو استاد سړیا الله تعالی وی وعلم دغه فرشتي وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله مونږ ته نور علم نشته مګر هغه چې تا را کړی تا الله فرشتي وي مونږ ته اکا علم دې ته تیر راکې نه دا چې مونږ ته هیڅ څه ځان سبق وای دا هغه ځان ته درس دا هغه درس نه پکې ښا هغه استاد نه بلکې د خپل ځاني منافق او منافق وکانه من الکافرین چې راځي کنه ورستو دا اصل کې د نفاق علامت ته دې ځان سره بوته د ویلې توبه غانې خو په ځړه کې دا سو په ځړه کې سم نه ښا په ځړه کې سم نه نو دا هغه شی ده خدای ذکر اسه بارا تلې فسجدوا الا ابلیس اباد انکار کو د امر منلو نه ویني منه ها واستكبر او ځان لوی غنو استکبار ابا انکار ته وی یو شی چې کوم دین بس نه کوم منم چې د الله دی کفر العبادی ته وی منم چې د الله دی صحیح غوځي نه کوم یاره لکه پاکستان پارلیمنت کې چې بل پیش شي کنه د شریعت لپاره هغه یو منو در الله حکم دی الله قانون دی کوم نه منځو خو څنګه نه منځو دغه ته کفر العبادی کیږي ها کفر په ډېر قسمونه نو دا شو واستكبر ځان لوی وګاڼو استکبار او تکبر کې فرق دی تکبر هغه ته وایي چې سړی سره غټوم وي او بیا ځان غټ کړي نو هغه سي هغه تکبر وایي او استکبار هغه ته وایي چې ان فن فلمای و استم فی السما خو شو کما د د هم او نو دا څه دی نو نو دا څه چې دا خ خپل خپل خ کمزوري او ځان وته څه ښکاری کنه چې کوم زمانه بل نشته دی نو دا ابلیس الله پاک استکبار ټکه د کفار په دغه کې هم کله استکبار ذکر کوي چې ځان لوی غنی او د سره دینه پوه شو کنه ځان لوی غنی او د سره پکې کله سره ځان خيار غنی او د سره پکې کوي نو هغه واستکبره ځکه وی ښا تکبره و نه وی تکبرم کله کله راځي هغه سره بغیر الحق او کله کله راوړي تکبرون فی الارض بغیر الحق متکبر د الله په صفت راځي مستكبر نه راځي ځکه چې الله تعالی لوی دی او دا جایز تکبر دی د الله تعالی الله متکبر دی خو لیکن د الله نه بغیر او مخلوق کی چانه تکبر او جایز نه لکه چل کې بیا او ردائی والعظمه اداری ها نو چې څوک ما طرف دې کې منازعه مقابله کوي الله وزیرانی سمنی فریدي نو دا سدي او واستكبر د ځان لوی غنو وکانه من الکافرین کانه بعض ما د سوار سره دی دا کار چوکن وسار من الکافرین وګرځید د کافرونه دا خو یو معنی ده دوی معنی دار چې وکانه من الکافرین و دې پخوا د کافرونه فی علم الله تعالی دا الله په علم کې په خوانه کافرو دا اوسنه کافر نه دی دا ډیر زوړ راغلو پوه شو کنه بعد بعد کسی کنه هغه ته ویني چې هغه لار شي چرته کو پر سره یو ځای شي بیا خلک وایي لکه فلانه ګوره څومره ښه سړی و داسې چا بل ورته وایي یې دې پېژنم دا مخکې نه داسې راغلی پوه شوې الله وایي دا مخکې نه دغه شی و داسې سم نه و ښه نو وکاله من الکافرین سره دغه دواړه دغه لګي چې کوم مسکله سواره ووایي نو دا په دې کار سره کافر شو او یا دا چې ولې الله پاک سواره سواره نه چې کانې وي نه نه وکانه من الکافرین فی علم الله یا فی قلبه دی په خپل زړه کې کافر او یا د الله په علم کې مخکې ته د الله معلوم الله ته معلوم چې دا کافر دی دا نه د کار نه دی سړی بیا په دې کې سوال لا سوال دا راځي چې الله جل جلاله چې دا کافر وکنه بیا الله تعالی دې ورته فرشتو پرې مینس کې ساتو نو د فرشتو په مینس کې ساتلو وجه سوا ولې تا حکمت سره نو بعد وای چې دا الله تعالی ځکه ساتلو چې الله تعالی په سړي حجت قائمای چې ورګه چې خالص طریق کو پرو کې چې خلک دی ویني دا غي نه پس ترانی سره نو دی الله تعالی ښکارا کړو تر سوچ ښکارا شوی نو نو الله تعالی پیغه حکم مثال د منافقانو دی منافقین مبارک راضی کنا ابن حزم دی را خپل تقریبا ټول فقها او بیا راغسته راغله په نبی صلی الله علیه وسلم په عصمت باندې دا یو سوال کوي بعد خلک چې تاسو وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم معصوم دی دغه کافر کنو کافر عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين کافر او کنو کافر وو کافر بالکل خچ کافر مسلمان کنو نو اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې نه قتل کړو په تحدث الناس ان محمدن يقتل اصحابه چی خلک به بیا دا خبره کوي چې نبی رسول الله خپل ملګری وجني نو دا خو واجب دی واجب القتل دی واجب القتل په دار الاسلام کې مسلمان ته مسلمان وای او د کافر نو مرتد دی نو دا واجب القتل دی واجب القتل سړی چې کوم دی پرې خودل دا خو ترک واجب دی د نبی نه ترک واجب کیږي د معصوم نه ترک واجب کیږي موږ وای په آرام کې نه تل گزاره وکړه پوه شو ترک واجب بالکل نه مصلحتا جایز دی نه حکمتا جایز دی البته ضرورتا او اکراها جایز دی خو پر انبیاء نه راځي پوه شو کنه په موږ او تاسو کې راځي اوس نو بیا ولې پرې خېدي دا خلک نو دا غي جواب ابن حزم کړی چې والا کړه د منافقانو چې کوم کفر دی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته په وحی خفي سره معلوم شوی په وحی خفي سره چې عبد الله ابن ابي بن سلول دا کافر فلانی دا کافر دا علم او تقوا حقیقت سره معلوم شوی دی او دغه چې کوم دین نه د دوی نه اقرار ثابت دی او نه ته نه ثابت دی نه په بینه شته دی ځکه په کار خو غوډوي چې نشهد ان انک انک رسول الله مونږ وایو کو چې ته الله رسول نو بینه په اقرار نه کوي کافر چې اقرار نه کوي او بینه گواهان پښته دی چې څوک وایي چې دا کافر دی د زړه هغه زر توبه وایي نه مانل کړي دا به کافر نه یم نو هغه به دا کولا نو په دې وجه باندې چې نه بینه شته نه اقرار شته نه وحی جلی شته چې فلانه د فلانی زوی کافر دی په وحی خفي سره معلومات شوی دی نو په وحی خفي سره فقط دی مباح الدم ګرځیدلی دی څه ګرځیدلی مباح الدم واجب القتل نه دی ګرځیدلی نو چې مباح وی نو د مباح په مقابله کې ته مصلحت راغستې شي د واجب په مقابله کې مصلحت نشي راغستې څه دی لکه سدي ها نو د واجب په مقابله کې مصلحت نه چلیږي د مباح په مقابله کې مصلحت چلیږي او هغه ته ترجیح ته ورکول چار جانب ته ورکړه لہذا دا اعتراض نه واردېږي دک شان تی ابلیس ته ابلیس ته الله تعالی ته په خپل علم کې معلوم هلاکول هم شو خو څه کنه خو لیکن پرې خو د څو درګه چې د خلکو حجت پېښ شي خبر برابر شي الله تعالی خو بیا مکلف نه خبر اوسې دي کنه الله تعالی خو کولی شي چې هر څنګه په خوش شي مطلب دا یو سړی کافر دی ساتي نو الته ساتلو او په دې کې دا غوي قرطبي وایي په دې کې دلیل دی وفيه دلیل پایت کوئی دلیل دی علا ان من اظهر الله تعالی پاغه په دې خبره باندې چې هغه څوک چې ظاهر کې الله تعالی پوښوي علا يديه پلاس تاغه باندې من من خوارق العادات والمعجزات د بعضی هغه کارونه چې من خوارق العادات والکرامات بعضی خلاف عادت او کرامت کارونه پوښ کنا او هو ليس بنبي او هغه په داسې حال کې چې هغه نبی نه فانه لا دلیل علی ولایته نو دا خبره داغه په ولایت باندې دلالت نه کوي چې دا ولی دی پوښ بیا پس وی خلافا لبعض المتصوفه والرافضه خلاف ثابت ته بعضی صوفیان او بعض روافض لرا فانهم یقولون غیدا خبره کوي چې انه دلیل ان انه دلیل علی انه ولی چې دا خبره دلیل دی په دې خبره باندې چې سره ولی دی لئن الله تعالی لأن الله تعالى أظهر على يده ما لم يظهر على غیره چې الله تعالی د پلاس باندې هغه شی ظاهر کو چې د غیر پلاس باندې نه ظاهر کړي وي لہذا دا د ولایت دلیل دی هغه وای دا آیات په دې خبر دلیل دی چې د چا د لاسونو نه خوارق تا محسوس کړ کنه خلاف عادت کارونه په هوا کې سړی روان دی ته وایره لوی ولیدن بس لاس نیو سره پکار ده نه ته د عمل وګوره که عمل د سنت مطابق خو صحیح ده که عمل د سنت مطابق نو دای کا د دلیل د کرامت نه ګرځي پوه شو کنه خوارق کله ساز راضی کرامات بکل راضی خو لیکن هغه په دلیل دلالت پچا باندې نه کوي په ولایت باندې باندې کوي وګوره ته خو په هوا کې لوتل یادې ابلیس ته کوم د ناس ته چا سره د فرشتو سره په ایمان نه تم چې دل تر سو بلار چې ته وایې د فرشتو په اړه تل هم او کته لګولې دي پوه شو کنه چې فرشتو سره یو ځای ناس بیا په مونږ وایي چې قران دې وایي دا وایي پوه شو کنه نو دا څه دی الله وایي چې نه نه ولایت په دې خبره باندې څه کیږي نه ثابتېږي وکانه من الکافرین و دې په خوانو کافرونه دې په خوانه و دې د کافرونه او سوال پیدا راځي چې په دغه زمانہ کې کافر نو نو څنګه من الکافرین د جماعت ته کافرانو نو نو جواب دا غي دالي چې لکه جناتو کنه جنات کافرو د دا غي لړل نه یا بعد وای چې وکانه من الکافرین دې چې کوم دې جنات نو کافر جنات سره ګناونه کړو هغه زمانه کې کافر شي وینو نو بیا دا غي جواب دال چې من الکافرین دې د کافرونه دې هغه کافر چې رستو را روان دي دا غي مشر دې په آینده کې چې مخکم خلک کافر کیږي دا نه چې فل حال کافر په اعتبار د ما یقول الیه زرا دې چې کوم دین دې مسل شو نو دا دغه کوي په توجیه په کوي ښا یا بعد من الکافرین دې د ناشکرو د ناشکرانو د نعمت ته الله نو د الله د نعمت د ناشکری کوونکو خلکو نه ودا دغه ابلیس ښا نو تر دې پوري دغه یو نعمت چې کوم دې هغه ذکر شو او باغی کو سره نور نعمتونه هغه طبعا ذکر شو سره فونس شیخ صاحب کې د